لار کې تاسو جنگ کوئ اوس جنگ چې کې نو د چا سره به کې د چا سره به نه کې ولې کې نو دا دوه درې خبرې چې دا په اول بابونو کې ذکر کیږي درې قسمه مشرکان در ته جوړي چې پاره کې بریوي ډلې سره جنگي د دوه سره به جنگ نه وي او بیا دا غینه ورستو او دا غي وجه ذکر کوي چې ولې وسره جنگ کې نو دیار له وجوهات ذکر کړل دا غي نه ورستو بیا په دویمه برخه کې د اهل کتاب سره جنگ دا غي دیار له وجه او اسباب ذکر کړل او په دې مینس کې درته څلور موانع د مشرکانو د جنگ چې رکاوټونه تا ته راتلل هغه رکاوټونه ته د فقل چې دا رکاوټ نه دي اوس دا غینه ورستو دا دویمه برخه شروع شو د دویمه برخه هم دو بابونه دي اولنې باب په دې دغه رسی کې تقریبا تر 99 آیات پورې یو کم سلم آیات پورې د یو لسم سپاره پاول شورو کې دا اولنې باب در دوی میسه او بیا دویم باب دا غي ترقی را پورې پاولنی باب کې سړي نو په اولنی باب د دې برخه کې دیتا زواجر وای زجرونه ورته وای او دغه ورته وای رټنه ورته وای نو دا په دې لومبي باب کې دغه خبرې دي صرف هغه څه دي اصل کې دا خبره د تاسو ته معلومه چې سورۃ توبه ته نازل شوې ده نو په دې کې دوا غټه خبرې دوا غټ واقعات دي یو واقعه د فتح مکه نه پس مشرکین ته د هغه د معاهده ورغورځول او هغه ور سره ختمول او دویم او دغه چې کوم دی واقعیا هغه د دغه متعلق ده د او د تبوک د غزا متعلق ده په نهم کال د هجرت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا ته لاړو روم پاغټین کې سپر پاورو هغه اراده کړې و چې د په مدینه باندې حمله کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د دې ځای نه کوم دی تقریبا صد پاسه اته سو کیلومتره سفر د مدینې نه وکړو او د لاړل د تبوک په مقام باندې د روم مقابله ته لاړل بیا د غلا خو نشو په هر حال پاغي کې د منافقانو کم کردارو نو هغه منافقانو هغه کردار د تخکار کوي نو په دې دغه کې په دې حصہ کې په دې باب کې زواجر دي زجرونه دي زجرونه مطلب دا دی چې د منافقانو هغه بد صفات ذکر کړي او دا تقریبا لنډه خلاصه دغه دا چې دا به تقریبا تر هغه نه نه بیا ته پوري دا به د منافقانو صفات ذکر کړي چې غون راجمه کې انو تقریبا صد پاسا او یا او تا و او یا او تا تقریبا رسیږي د منافقانو بد خصلتونه او دغه د منافقانو صفات دا چې ذکر کیږي نو په دې کې به بیا څلور قسمونه داسې وي چې هغه په منهم منهم سره ذکر کوي چې هغه به د منافقانو یو خاص قسمونه وي نو بس دا په دې صورت د دې باب غلند خلاصه وداوی چې د منافقانو صفات ذکر کوي او هغه بیا تقریبا و او یادی او سکم و بیش چې سړی راجم کی او چې مهنت پسې وکړي نو بیا دغه کیږي سړی معلومول شي ان شاء الله تعالی پای باندې مونږ یو رساله کتاب هم لیکل دي منافقات المنافقین فی القرآن په قرآن کې د منافقانو صفاتونه نو دا ټول قرآن نه ترجمه کې هغه تقریبا صد پاسه یو نیم صد پاسه داسې جوړیږي ښا نو دغه شروع کوي او په دې کې زجر ورکوي منافقانو ته چې د تبوک د غزا نه پاتې کیږي یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله یا ایها الذین آمنوا دا اولنې زجر دی اول د دوی یو بد خوی دی هغه په سبا نه جهاد نه پناراستي کولو چې د جهاد کباب کې دوی چستی نه کوي ناراضي کوي نو هغه ورته بیانې اے اے کسانو امنو چې ایمان عمر وړه دي اوس ایمان راوړل دي منافقانو کله ایمان راوړل دي خو دعوه د ایمان کو کوي کنه چې مونږه مؤمنان یو نو دا هغه ته زجر دی اذا قیل لهم کله چې ویل چې تاسو ته انفرو فی سبیل الله وزي پلار د الله تعالی کې د پاره د جهاد نو اثاقلتم الی الارض درانه شي تاسو زمکه تا تساقل ال الارض مکه ته درنیدل مطلب دا دی یو سړی یو کار کې زړه نه وي ته توای زنه هغه په ځای ناس دي دې ته تساقل ال الارض چې کوم دین هغه ویل کیږي او منافقان هم دغه شان ته کوئی کوي د جهاد پټین کې چې هغه بیا دنیا طرف ته متوجي شي او التکینی په ځای باندې ورزینا دلته بیا د منافقانو بدخوی بیان شو چې هغه تساقل دی ناراستی ده ناراستی په خپل باندې ځان ته مستقل طور سره هم یو ډیر بد صفت ده او په دې او سستی ورته وایي دغه سستی ځان ته یو بد صفت ده کاغه د دین په کارونو کې شي تر دنیا په کارونو کې شي او په دې باندې بیا علما او مستقل کتابونه لیکلي دي زم مستخلاف نوم باندې کتاب شته دی خو کتاب دی نو دا سری دا په دې چې الکه دا ناراضي دا ډېر بد مرض دی د دې باره کې دا کوي اتا قلتم ال الارض درانه شي تاسو زمکه تا ارضیتم بالحیات الدنیا بل صفت د دوی دا دی ارضیتم آیا تاسو خوشاله بل حیات دنیا په ژوند دنیوي باندې من الاخرته دا من د پاره د بدل دی بدل الاخرتی په بدل د اخرت کې د دنیا باندې تاسو دنیا اخرت باندې تاسو دنیا ته ترجیح ورکوي نو اوس جواب وته کوي فما متاع الحیات الدنیا نو نه د سامان د ژوند دنیوي فل اخرتی په مقابله د اخرت کې الا قلیل مگر لګ دی نو دا د دوی کوم خلطوب طرف ته اشاره شو چې وکم عقل تاسو هغه لک سیز لا په ډیر باندې تور کوي ترجیح ورکوي هغه لګ راخلې یو غډیر پرېګ دی نو دا شو الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم اوس ورته تخویف ورکی چې کتاب د نبی علیہ السلام دغه نه کوي مدد نه کوي نو الله تعالی هم تبا کی الا تنفروا کچرتا تاسو اونوتی په جهاد کې يعذبكم عذابا الیما نو عذاب بدل کې الله تعالی تاسو ته عذابا الیما عذاب دردون کې عذاب دردون کې سره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای وای قحط پر باندې راشي او دغه شانتی باران به در باندې بند شي ابن عربي وایي چې ابن عباس چې دا کومه معنی کړې ده دا باغه ته پته چې کوم دا نه کړې دا هغه په خپويږي ولیکن دا خبره دلته د عذاب علیم نه مراد دا ده چې الله به در باندې دشمن مسلط کی په دنیا کې او په آخرت کې چې jihad نه کې الله تعالی به در باندې دشمنان مسلط کی او په آخرت کې به در باندې الله تعالی به اور عذاب در کی او دریم دا د چې ويستبدل قوما غیرکم بدل کې براولي الله تعالی قوما یو بل قوم غیرکم غیر تاسو نه ابل قوم براشی سوره محمد کې ورته بیا وایي ثم لا یکونوا امثالکم هغه بل قوم چې وی هغه تاسو غوندې نه وی هغه به تکړه وی هغه بهادر وی هغه په دین باندې ننګ کوي ولا تضروه شیئا او تاسو به په دې کې ناشته د جهاد باندې لا تضروه تاسو به نقصان ور نه کوي الله تعالی ته شي ان هیڅ قسمه نقصان الله ته نقصان نشي ور کول دام د خپل ځان تاوان دی د خپل ځان نقصان هم دی والله على كل شيء قدير الله تعالی پر یو څه باندې قدرت لرونکی دی الا تنصروا فقد نصره الله وصلی الله وی تاسو ماته نقصان نشي را کولی نقصان نشي را کولی دا غي مثال به پیش کړي تاسو کو وګورئ نبی صلی الله علیه وسلم سره که تاسو jihad تلار نشي زما په کې نقصان نشته دی ها بس عمل کړي بس راو بس زما که زما په کې کوم دنه څه نقصان هغه نشته دی ځکه تاسو وګورئ نبی صلی الله علیه وسلم په موقع د هجرت باندې هغه یوازې یک یو ملګری و سره خو الله وی ما سره بیا مدد کړو الا تنصروه که چرته تاسو مدد نه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم فقد نصره الله نو الله تعالی مدد کړو ددو اذ فاغه وقت اخرجه الذين كفروا ذکل دې را او باس کافرانو کافرانو راځته په دې پخپل راوته نو وجه ور لاغی جوړ شوی نو راوته په پخپل باندې د الله په امر باندې ثانیس نینی په داسې حال کې چې دا پیغمبر دویم د دوونو اے دویم د دوونو یعنی دو کسانو یو دیو یو بلو نو دې پکې دویم شو کاغه بل راخلی غم دویم شو نو بهر حال خو مطلب دا دی چې ډیر کسان وسره نو یوازې او اذ هما فی الغار کله چې دا دواړه ملګری فی الغار په غار کې اذ یقولو کله غار غار غار ثورخه پاغي کیو اذ یقولو کله چې وی نبی صلی الله علیه وسلم لصاحبه هغه ملګری خپلتا لا تحزن غم جن کې غما ان الله معنا یقینا الله تعالی زمونږ سره دی لسا لا تحزن ان الله معنا دا چې کله کفار رانه له نبی صلی الله علیه وسلم پسې ګرځیدل شان نزول تفصیلی قصه را نشم کوله خدای پسې ګرځیدل تاسو ته معلوم هم ده نو هغه وخت کې دومره پوری نږدې دی غار تر اورسېدل چې ابوبکر صدیق سے خفه شو او سترګونه اوخ کړهاله نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی ابوبکر صدیق اولی وی یا رسول الله دې کفار هو کړي خپل قدمونو ته وکړل هم مونږ ویني دومره نږدې راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لا تحزن ان الله معنا غم جن کیګه ما الله تعالی زمونږ سره ده ها خو شي په دې ځای کې ابن عربی لیکلی دی وای چې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم خپل ملګری ته وای چې ان الله معنا الله زمونږ د دواړو سره دی ان وای ګورا دغه د ابوبکر صدیق سے بغا خصوصیت ہو موسی علیہ السلام خپل ملګرو ته وی ان الله معیا ان ربی معی سیهدین زما رب زما سره دی نو وای چې دا هغه رب د الله الله تعالی د موسی علی السلام سره وای وجم دا و چې کله موسی علی السلام دغه تلاړو کوی تور تا نو ملګری گمراه شو دلته کې د غستی عبادت شروع کړو او د نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو خداغه ملګری حق لک خ اعتمادی او په خپل دین باندې کلک ولاړو ها لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته نو الله تعالی نازل کړو لاوی دیګو سکینته هغه اطمینان د زړه علی علیه په دې نبی علیہ السلام با علیه علیه ضمیر و ابو بکر صدیق تراجه ځکه په نبی علیہ السلام باندې اطمینان قلب د مخ کنه وو نو دا اطمینان قلب ابو بکر صدیق ته دی علیه په دې نبی علیہ السلام په دې ابو بکر صدیق باندې و ایده اوس دا ضمیر بیا نبی علیہ السلام ته دی او کلک الله تعالی دا نبی علیہ السلام مضبوط کو بجنود پاغ لخر سرا لم تروها چې تاسو نه لیدي غیلرا دینه معلومه شو چې د غزوه د هجرت په موقع باندې هم د فرشتو امداد راغلو وجعل کلمت الذين كفروا السفلى او وګرځول الله تعالی کلمه دا کسانو کفرو چې کافرانو خبر دا کسانو کلمه نه مراد خبر دا السفلى لاندې کما خبر وا هغه کوي مونږ بنبي اسلام یا ژوند دین شو یا به قتل کو فالله والله خبر لاندې کړه هیڅ فائدې ونکړه هیڅ ګټه ونکړه ها وکلمت الله او کلمه د الله تعالی چې دا هی العلیا غفور تعالی کلمه د الله صدا هغه د الله د مدد وعده وا یا کلمه د الله تعالی لا اله الا الله دی هغه پورته شو مطلب دا دی په دې کې دا معلومه شو چې په هجرت سره هم د اعلی کلمت الله راځي فقط هجرت کله الله تعالی دومره ګټه کې مرتبه کی کنه خو چې په اخلاص سره وي موسی علی السلام د فرعون سره کم جنگ نه کړي خو فقط هجرت ته وکړو په یو هجرت فرعون والو ښا هغه ته الله تعالی ډوب کړو وکلمت الله هی العلیا والله عزیز الله تعالی زور ور دے زور ور دے د خپل دین مدد کوي سو کې واپس کول نه شي حکیم حکمتونو والا دی په بعد خاص موقع کې بستا مدد کی په بعد وخت کې چې ولکی په دې کولو په دې نه کول دواړو کې حکمت ښا انفرو کفافا وثقالا واسترغی بل الجهاد دی چې او چې کله الله تعالی مدد کوي او د الله تاسو ته ضرورت نشته دی بلکې تاسو الله ته ضرورت دی نو دا څه وکړي چې راځي د الله د دین لپاره جنگي کوي او دغه مکه وي نصرت پرېږدي ما انفرون وزي خفافن خفافن پداسه حال کې تاسو سپکیي وسقالن پداسه حال کې درانه په دې کې بیا تاسو قرطبي وګورئ هغه دلته تقریبا یو لس یا دو لس معنی کړی دي سپک او درون سمانه ده نو مطلب دا دی لګ عیال والا او ثقالا ډیر عیال والا خفافا معنی دا ده چې لکه زار دغه ځوانان ثقالا معنی څه ده زاړه خلک خفافا معنی دا ده چې لګ او زار دي در سره ثقالا معنی دا ده چې ډیر او زار دي در سره نو دا چې ډیر معنی په دې کې راځي خو دلالت پچا باندې کوي په عموم باندې کوي سعید ابن مسیب جهاد ته وته هم میدان د جهاد ته نو چې وته نو ډیر بډاو په دغه وخت کې نو چا ورته ویل یا شیخ انک علیم وی شیخ ته بډای او سو زب بیمارو می نو ته مو زه هغه ورته وی استنفر الله الخفیف والثقیل الله تعالی سپک او درون دواړه هلک او درون دواړه ته ویلی چې راوځي نو الا یمکن الحرب که چرته ماته دغه جنگ طاقت ملاو نشي لو کان عرضا قریبا اوس بیا د منافقانو په مینس کې خو دغه ور کړو خو اوس بیا د منافقانو صفات شروع کوي ښا بل صفات د منافق دا دی لو کا الله وی دا میدان د جنگ ته ولې ونه وصل د نوتو وجه داوا لو کان عرضا قریبا کچرتوی سامان اے کچرتوی سامان نږدې څه مطلب لو کان دوی وی لو کان عرضا کچرتوی دا مال سهل الحصول قریبا معنی کوي سهل الحصول اسانی سره حاصلې دی پوښوي وسفرن قاصدا او سفر وی درمیانا لتبعو کانو خامخا دوی بس تا تابع شیو دوی به تا سره تلی وی احد تا دغه تبوک تا خو لیکن سفر لري دی او بل دار ته سامان غنیمت هم پکې داسې امکان دوی ته نخکار کیږي قوت د روم ډیر وته ښکاری په دی وجه لاړل نه نو منافق چې غزا ته دی په نیت د مال باندې دی او د مال د پاره دی چې کم دا کوته د مال توقع نه بیا نه ورځي ښا هغه مجاهدینم چې اقتصادي کاروایی باندې خوشحاليږي او دغه چانته جنگ ته املا ماته نو هغه دم په دی آیات سوچ چکی ولکن بعدت علیهم الشقه لیکن لری شوی دی په دی باندې الشقه تو سفر سفر ورته لری شوی دی په دی وجه باندې مشقت سفر ورته ډیر کار کیږي پدی وجه نزی وسيحلفون بالله بل دغه وګره بل صفت وسيحلفون بالله قسمونه بخری په الله تعالی باندې لو استطعنا وای کله مون طاقت وی لخرجنا معكم نخامخام به وتلی ود تاسو سره دې دا وای یره وسم نشته کنه قسم په الله کا وسم کې دې د بر سره تلې وی نو دا د منافق سړي بل صفت کته خلک غزا ته رواني او دې دلته کې دا خبره کې یره طاقت می نشته نو نور څه طاقت ته غواړي الله خدای قسمت طاقت دغه معذوران درې قسم خلک ګرځولي درستو براشي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج کمزور دي بدن داسې بوډا شوی دی چې بیخي د کار نه دی خو شوی دارنګ چې کوم دنو مریض دی او یا عابل د کرازي ګډ دی او یا ړون دی نو په دغه دغه سره بچ کېږي نور خو ته برابرې یهلکون انفسهم الله وی هلاکي عف الله عن کلمات انت لهم اوس دا منافقان براتل او د نبی علی السلام نه اجازه غوښتا چې یا رسول الله زما کور کې دا مشکل دی او زما کور کې دا مشکل دی ما ته اجازه وکړه چې د جهاد نه پاتې شم نو نبی علی السلام وته اجازه وکړه دا پاتې شه الله تعالی په هغه جمله باندې نبی علی السلام ته بعد وی مفسرین وی دا حساب دی او خامخا مطلب دا چې داس یو ټوک ورته ورکی چې ولې دا کار کولو خدا اغینا مخ کې مخ کې د محبوبیت شان تاسو وګورئ چې نبی علیہ السلام الله تعالی تاسو مر وخت نو اول چې هغه دغه ورکی هغه زورن ورکی نو د زورن نه مخ ورته اول وی عف الله عنک عف الله عنک الله ورته ته بخنه کړی دا خو چې ته معفو ته مغفوری خو لما اذن تلهم تاول دې ته اجازه ورکولو چکینی په قربان نه بری ورکولو حتا تر دې پوری ول اجازه نه ورکولو یتبین لك الذين صدقوا چخکار شین و تا تا خلق چې رښتیا وای وتعلم الكاذبین او پیجندګي به تا دروغجن خلق دا دروغجن او رښتونی بر تخکار شین و تا به دومره زر اجازه نه ورکوله ها په دې ځای کې شفا کې قاضی عیاض لیکلی دی خو کتاب د شفا ها په حقوق المصطفی صلی الله علیه وسلم هغه وای چې عفا الله عنک نبی علیہ السلام نه گناه شو نه وای گناه نه چوي دا عف معنا دا دا عف الله عنک ندی لازم کړي الله تعالی فتا باندې او دا حدیث کې راځي چې عف الله عن صدقه الخيل الله تعالی د اسونو صدقه چې دا د اسونو زکات الله تعالی معاف کړي نو معاف کړي خدا وی چې مخکې مقرر کړي وای نه دې معنا دا دا چې لم یلزم الله تعالی لم یلزم الله تعالی د اسونو زکات لازم کړي نه دی نو عف الله عنك نه د لازم کړي الله پتا باندې چې ته د قانون لا نور راغله چې تا مخکې نه خلق مم اجازه مور کوا نو د قانون نه مخکې سړی معافي لما اذنت لهم حتا لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله اوس د توي چې خراشه اوس صادق څوک ته او دروغجن څوک ته دا به ته څه باندې پیژنې منافق به ته څه معلومیږي نو دا طریقه خی لا یستاذنک الذین اجازه نغواړي د تانا الذین هغه کسان یؤمنون بالله چې ایمان راوړي په الله باندې ول یوم الاخر په ورځ د آخرت باندې د سن اجازه نغواړي ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم د کیناستونا ورنده کې دا ان یجاهدوا د کیناستو د جهاد نه باموالهم وانفسهم په مالونو په نفسونو سره تبا په دې باندې معلومه وا چې چا تانه دا اجازه غوښتا چې راځل جهاد نه پات شم بس دا تا ته پته ولګی چې دا ایماندار سړی نه دی خروستو پس راځي مؤمن سړی ستانه دا اجازه نه غواړي خان والله علیم بالمتقین الله تعالی پوهه دی په بالمتقین په پرهیزګار خلکو باندې انما یستاذنک الذین وذتوی کی اجازه پدانه سو غواړي غره تخی یقینا اجازه غواړي ستانه هغه کسان لا یؤمنون بالله چې ایمان نه راوړي په الله باندې او یوم الاخر په ورځ رستنه باندې دا بېمانه د برتان اجازه غواړي چې یاره ما ته اجازه راکړه کنه چې زه پاتې شم نو بس دا به په دې باندې پیژنې دا شپږم علامت شو د منافقانو ورتابت قلوبهم بل مرض وګورا ورتابت قلوبهم او شکی شوی دي زړونه دوی د دوی زړونه شکی دي د نبی رسول الله په بارکه چر دا پیغمبر دی او کنه دی یو یا دویمه خبره دار نه دی زونه شکیل دی جنگ په بارا کې چې دا جنگ به صحیح او کفن نیوی یا دریم دا دی چې دوی زونه شکیل په دې بارا کې چې را مدد به وشي کبه ونشي خو زړه کې شک دی فهم فی ریبهم نو دوی فی ریبهم دا کی اجلیه ده د وجه د دې شک خپلنا یترددون دوی ګډوډون دي حیران دي چې کم پاتې شمه دې سره دې سره یو ځای شم دې مجاهدینو سره اکلار چې مغه کفار سره یو ځای شم نو دای بل مرض دی یترددون تردد کوي کله یو قاضي کله بل قاضي ددن چل خطای په ذهن کې ګډ وډ وی خجی ولو اراد الخروج بل علامه منافق ګورا او الله تعالی وای د دوی د سره اراده د جهاد نشته ولی وجه ذکر کوي ولو اراد الخروج کچرته دوی اراده لرله د وتلو جهاد ته لا عد له عده النخامخه تیارې به کړو د دې لپاره تیارې کول تیارې به کړو د جهاد لپاره خو د خو د جهاد لپاره هیڅ تیارې نه کړې نی وکلا وخت نه نه ټو پکا وخت نه نه چل ځکړې دې نو پته ولګی دا چې د دې سره اراده د جهاد نشته ښا دا په دې ځای کې قاعده د علم معانی تاسو معلومه ده چې نفي د دغه چې کوم دی د نفي د جملې ثانی نه انتفاع د جملې ثانی دلالت کوي په انتفاع د جملې اول باندې مطلب چې تیارې نه نه کړي نو دا نه کېدل د تیاری دا دال دی په خبره باندې چې د اراده د جهاد نشته چې اراده د جهاد نشته نو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبه من نفاق چې کله سړی مړ شو او نه جنگ کړ دی او نه دې طرف خپل نفس را پورته کړل چرتا نو بس پته ولګي چې په شعبه د نفاق باندې په یو برخه د نفاق باندې مړ شو حجی ولکن کرہ الله لیکن الله تعالی بد ګڼل دي ام بیعاتهم را پور تکیدل د دوی جهاد تا جهاد ترا پاسیدل او جهاد ته ورتل الله وای ما د دوی بد ګڼل دي د سره جهاد تلال نشي فثبتهم نو الله تعالی فثبتهم الله تعالی بنکړي دي الله کینول دي دوی د جهاد نه دای بل دغه شفا چې چا ته جهاد توفیق نه ملاویږي نو پوه شو چې یاره الله تعالی چې تا په ما کې څه صفت د نفاق ته کول منافق نه ما خو څه صفت د نفاق را کې شته د منافقت ځکه الله توفیق نه راکړي وقیل ویل شو دې دوی ته او قودو تا ته کې نه مع القاعدین سره د ناس تو خلقنا دا د الله د طرف ورته ویل شو چې زئی ناس تو خلق سره کې نه ناس سوق دي ناس کمزوري خلق بډاګان خلق ها بیماران خلق او دغه رنگ خزي پوښوي ورته دې خود سره کې نه تاسو jihad نه کوي تاسو jihad ته نه ځي نو دا دغه ورته ذکر کو لو خرجو فیکم الله وی اے تا به اجازه نه ورکول دروغجن رښتیا بخکاره شوی نور د دوی په وتو کې خیر نشته چې دا میدان د جنگ ته لاړ شي ولی کده لاړ دې بس نقصان کې یغه داده لو خرجو فیکم کچرته دوی ورته لوي تاسو په صف کې ما زادو کوم نو به زیات کړه تاسو لرا الا خبالا مگر نقصان دای به تاسو نقصان جوړولو التکی ولا اوضعوا او خامخا منډه به والوي وضع يضعوا چې په څو مانو سره راځي تاسو ویل دي په دغه په کتابونو کې نو هغه کې یو معنی د منډه دا او وضع البعير منډه ولا اوخه د اوخ منډه ته توي وضع ورته وي نو ولا اوضعوا خامخا دي بمنډه والوي خلالکم تاسو پمینس کې پس سره به منډه والوي بن نمامته په چغل خوري سره په شیطاني سره یو ته یو خبر اوړه بل ته بل خبر اوړه دوی به الته دارانی توبونه کول او د مسلمانانو سب ته ماتولو یبغونکم خدا خو به کار کولو پزړه کې به سم مقصد دا به د سره پارا کول یبغونکم الفتنه لټول به پتا سو کې الفتنه ته اختلاف تاسو کې به اختلاف جوړولو لانجه به در کې جوړولې دا کار به کولو بل مرز وګورا وفیکم سماعون لهم او پتا سو کې سماعون اوریدون کی قبلون کی د خبرو د دوی دی لهم د دوی د دې منافقانو ډیر منون کی پتا سو کې دروتی دی او تاسو په سب کې ګرځي دا غوی جاسوسی کوي او دا غي خبره ته وخت دی او هغه جو تاسو اډر کوي نو دا غي د امر تابع دی والله علیم بالظالمین بل مرض دا دی الله تعالی وی پو الله تعالی پو دې په ظالمانو باندې نو دایش پاړسمه وجه شو چې ګور الله تعالی دا دا ظالمان دي دای په ځان باندې ظلم کړی دی لقد بتغول فتنتا بل مرض وګورا یقینا دوی لټولې وا الفتنتا اختلاف جنگ من قبل مخکې دینا د مسلمانانو په میانس کې دوی یو ځل کوشش کړو چې د مسلمانانو ترمیان د جنگ راپورته شي عبد الله ابن ابی ابن سلول د منافقانو مشرو هغه دغه شان چې د انصار او د مهاجرینو ترمیان دا په یو موقع باندې جنگ جوړ کړو نو هغه طرف ته اشاره ده وقلبوا لك الامور نصفی وای دوی کوشش کړی دی او دوی مختلف رائے جوړی چې ستا حکم او ستا اډر او ستا ما دغه کوم دی دین داغي خلاف منسوبې جوړی چې دا څنګه طریقې سره موږ ګډ وډ کوخه د دین خلاف منسوبه سازی کول پاره باندې بحثونه کول او مشورې کول خدی حتا تر دې پورې جا الحق چراغ حق و ظهر امر الله او غالب شو حکم د الله دین د الله وهم کارهون او په داسې حال کې چې دوی بد غنون بړون غنون کې ودی غلبې لرا دوی دا غلبه ډیره بد غنل چې د الله د دین ولې غالب شخه اوس دا تر دې پورې د دوی نولس خصلتونه چې تاسو په دقت سره راوښمارئ کنه نو نولس خصلتونه دا تر دې پورې ذکر شو اوس ما تاسو ته ویلو په دې من منځ کې وکړه کړه د منافقینو قسمونه تاسو ذکر کړي هغه بعد په ډېر هغه په الف لام و را مصری هغه پکې ذکر کوي نو هغه په منهم سره ذکر کوي نو دا اوس یو ذکر کوي و منهم بادر دي منافقانو نا من هغه دی یقول چې وای اذن لی ما ته اجازه تو کا ولا تفتنی او ما په فتنه کې ما چوا دا منافق جد ابن قیس په نوم باندې ډیر خبيث انسانو نبی علیہ السلام ورته وی غزال تبوک ته مون سره نزي هغه یا رسول الله دغه د رومیان الته کې رومیان دي او زه داسې عاشق مزاج غونته یم نو داسې نه د رومیانو په خزو باندې به مایم شم نو لهدا ما په فتنه کې ما چوا دا هغه منافق والان کې داسې تقیسه یو نه بوډا سړی او خنزیر خو لیکن دا خبره ده چې دا صرف د دې لپاره وی چې د جهاد نه پاتې کېدو لپاره د په یو بل انداز باندې باندې وکړه نو غټ مراد دا یو خو د جهاد نه کیناستل بل دار چې وی ولا تفتنی پیغمبر ته وی ما فتنه کې ما شو الان کې پیغمبران خو راغلي دي د پاره چې خلک د فتنې نه راوباسي نو دا داسې بدبخت دی الا الله وی خبر شي فل فتنه ته سقطو دوی په فتنه کې پریوتل فتنه کې خو پریوتی په خپل باندې چې د تر د جهاد نه پاتې شوي د رسول الله د ملګرتیا نه پاتې شوي د دینه بل غټه فتنه به چې نور په فتنه کې ځان غورځي و ان جهنم او یقینا جهنم چې له محیدتن را ګیرون کې دی بل کافرین دغه کافر لرا دا لوی کافر دی الله وې دې په جهنم راګیر کی او دې په جهنم کې پروت وي ښا ان تو سبک حسنات راشه بل مرض د منافق ګورا ان تو سبک کا چرته ورسی کی تا تا حسنات خوشحالی نو تاسو هم خپکی دا خپکی دوی لرا دا خوشحالی باندې دومره خپای کنه وای بیا خوشی وای پوښوي بیا نن دا کړه دې فتح کړه دا نو په دې باندې ډېر خوش خپای و ان تو سبک مصیبت او چرته ورسی کی تا تا مصیبت او تکلیف یقولون بیا دی سوی قد اخذنا امرنا من قبل یقینا نیول مونږه قد اخذنا اخذ دلته په معنی د عمل پر دی قد عملنا مونږه عمل کړو امرنا په خپل تدبیر باندې مونږ پوهه خلق مونږ مخکې نه پوهیدو او مونږه غي ته خیال کړو من قبل مخکې نه دوراندیشی دا دا مونږه دوراندیش خلق یو مونږه د مخکې نه په نتیجه باندې پوهیدو لہذا مونږه ځکه خلاړو نه مونږه خپل تدبیر خپل چل او خپل دا په احتیاط باندې مونږه کار کو مونږه په دې باندې وای پویږو ها دا د منافق بل مرض و یتولوا او دی واپس شي د واپس شي د رسول الله د مجلس نه روان شي یا دا و یتولوا دا چې په کوم دا کې دوی ناس دي کنه ادا خبرې کوي قد اخذنا امرنا مونږه خو ډېر احتیاط کوو مونږ پویدو کنه نو دا خبرې چې وکي نو بیا روان شي خپل کور ته وهم فرحون او په داسې حال کې دوی خوشحالي کوونکي کور ته لاړ شي دا غټه غټه دوزي په کور کې مولي دا خو زه پوه یم ګل زکه لاړم نه دا چلو شو دای پینځه وشتم دغه شو پسې پات شو منافقانو قل ورته وایا جواب ورکا لن یصيبنا نرس هرگز نرسیږي مونږ ته الا ما مگر هغه مصیبت كتب الله لنا چې لیکلي الله تعالی مونږ لرا الله چې مونږ ته کوم مصیبت لیکلي هغه را رسی و مولانا هغه مالک زمونږ دی وعلى الله خاص الله تعالی باندې فليتوکل المؤمنون ځان دې سپاري مؤمنان مؤمنان دې الله تعالی باندې ځان سپاري بس دا خو د الله تر طرفه دي کوم ته سره اورته دل څه چلو شو ستا خو نه دي کړی خپل کار کوا ته په دې باندې خوشالهږي قل هل تربسون بنا الا احد الحسنین دا اوس پګشتم سبب ذکر کوي ښا د دوی انتظار سي د مسلمانانو باره کې دوه خبرې مړه و یا وسچل شي یا به کوم دنه شکست وخوري پوه شوي او یا بل انتظار خامخا دا اجازه نه چې غالبا شي نو دا ډول خبر انتظار کې ناشتي نو قل ورته وایا هل تربسون تاسو انتظار نه کوي استفهام انکاری دی بنا زمون په بار کې الا احد الحسنین مگر د دوو خيستو سيزنو د دوو خوشالو دو خوشاله سدي یو دار چې به مون شهیدان شو نو الته بلار چې جنتونه دي یا فتح راشي نو دلته کامیابی ده دواړه کامیابو کې مونږ تاسو تاسو زمونږ انتظار کوي ونحن نتربص بكم او مونږ انتظار کوو پتا سو باندې د دوو تکلیفونو اي يصيبكم الله چې یا خو به الله تعالی ورته تاسو ته به عذاب عذاب من عنده د خپل طرفنا خپل طرفنا به در باندې آسماني سه عذاب راولېږي او بأيدينا یا به عذاب کې زمونږ په لاسونو سره مونږ بمراګیر کو نو برابر بم کو ان شاء الله په دې دوه خبرو کې انتظار کوي فتربصو نو انتظار کوي ان معکم متربصون یقینا موږ تاسو سره انتظار کوونکیو اوس چې کله ته دا خبره واوري کنه چیرې دا خو ماته لکه چې خطر ده او دایره تم دم کی په دد د الفاظ کرا کړه چې یا به الله په خپل عذاب باندې عذاب کی او یا به چې کوم د نسچلو کی زمون په لاسونو باندې به عذاب شي نو فورا دې راشي یو دا صدقه واخله پوه شو کنه فورا دې صدقات مدقات شروع کی زیرا اوس مسلمانان را طرف شي الله دا غي جواب ورکړي قل ورته وای انفقو خرچ کوي تاسو تو عن فقشي او کرهنیا پنا خوشي د زړه او نازلو چې څنګه پرچم تکي لن يتقبل منكم هرگز تاسو نه قبليږي نه ولی انکم کنتم قوما فاسقین ځکه یقینا تاسو یو قوم فاسق یې تاسو بی دین قوم یې د بی دینانو نه الله تعالی صدقې نه قبلې اوس چا وی چې څنګه بی دینی چې سړی اوس دا موږ ټول ګناګار یو نو چې موږ ګناګار شو نو الله به زموږ صدقه نه قبلې نه الله وی نه د دې بی دینی کفر دی هغه دا دی و ما منعهم او ندی بن کړي ان تقبل منهم قبل دل د دوی نه نفقاتهم د خرچو د دوی الا مگر دی خبره بن کړی دي انهم کفروا بالله دا دا فاسقین تفسیر دی ښا سچ سخت دی غدار چې کفر کړی دی بالله په الله تعالی باندې و برسولی پر رسول د الله ولا یاتون الصلاه اوس چا وی چې نه توای دی کافر دی کنه هغه راضی داسې منځونه کوي ا د موږ نه پس وشته وشته کلمې وای او تسبیح لري نو دا بس کیږي الله وی ولا یاتون الصلاه ناراضی دی مونږ الا وهم کارهون مگر دوی بد غنون کې دې خرچي الکه پزړه کې ډېر بد حال ده هدي وي مړ داس دغه مشکل جوړ دی خو سو کو خامخا خلق دی کله دی او سړی په عزت تخکاری نو په دې وجه باندې لګ ډېر خرچه کوي ها فلا تعجب کاموالهم ولا اولادهم اوس چا به وی چې نه دا څه خمال نه دي خرچي کوي مونږ کو نه کړی مونږ ته الله نه دی راکړي د خدا ته خرچي وکړي نو الله وی فلا تعجب کا تعجب کې وانه چیتا اموالهم مال نه دی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی انما یرید الله یقینا الله تعالی اراده لري ليعذبهم چې دوی عذاب کې بها پدې مال او اولاد سره په حیات دنیا په دنیوي ژوند کې الله وی دا ما اے دا ما دی مال او اولاد باندې عذاب کړی دی بس دی غریب اختر لکه د خر منډي وی کله د مال د پاره کله د اولاد د پاره ځان استړې استړې کړو دی خو ما په دی باندې تکلیف کړی دی وتزهق انفسهم او اوز روحنا لدوی وهم کافرون او په داسې حال کې چې دوی کافر وي نو دای بل صفات چې دوه دیر شم چې دې څه دی د روح روان یو په دغه حال کې دی په کفر کې دي نو منافق کافر مړ کیږي ويحلفون بالله اوس چې کله په دوی باندې د کفر فتوا لګیدا نو دوی امن نکړي وی چاله ته وی چې مونږ کافر یو مونږ خوستا سو ملګری یو نو الله دا غي جواب کوي ويحلفون بالله دا بل شو قدرې دیر شم شو او قسمونه خوري دا منافقان په الله تعالی باندې سوي انهم لمنکم فی یقینا دوی ستاسو نه دي وای مونږ ستاسو ملګری یو په الله مې قسم یې مونږ ستاسو ملګری یو ستاسو سره مینه ده الله وای و ما هم منکم او نه دي دوی ستاسو نه ده ستاسو ملګری نه دي بیا ولې دې را قسمونه خوري الله وای ولکنهم قوم یفرقون لیکن دا منافقان داسې خلق دي یفرقون چې دوی ډاریږي دوی یریږي ستاسو نه نو د یری د وجې راځي او قسمونه خوري تاسو ما ایمان راوړل او ستاسو ملګری جمع څه ده دا د اس منډه ته وای نو د اس غونته منډه به والا او ځان به خلاصو او تلو په یو غار بدن نشوي وي خو دې ځان ته ځای نه مومي نو په دې وجه باندې دا کار کوي ښا دا تر دې پورې د منافقانو 15 ډیر صفاتونه ذکر شو اوس د دینه پس بیا راته یو بل قسم د دوی خاص ذکر کړي هغه قسم څه دی هغه په نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام په سنت باندې اعتراض کوونکي منافقان دي او دا یو سړی وو د د نوم ذل خویسرا نبی علیہ الصلات والسلام تراغه او کو کلی غټه ګیره وا سر خرایل او حدیث کې راځي او فنسی چې کوم د اور بخلی او چته کړی وي خو نبی علیہ السلام چې کوم د غنیمت تقسیمولو په دغه ټیم کې راغه یا صدقات تقسیمول نبی علیہ السلام ته ویل اعدل یا محمد اے محمد عدل کا وعدل نبی علیہ السلام ورته وی وای حقا ته هلاک شي کزه عدل نه کوم په دنیا کې بسوک عدل کوي تقریبا خالد ابن ولید ولا یو مر رضی الله عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل دعني یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق یا رسول الله ما ته اجازه راکا چې زره دې منافق سټو هما رسول الله تعالی نه دا پرېګ دا دغه د اولاد نه مدا سے خلق پیدا کیږي چې منځونه به استاسو د منځونو نه غوړه تاسو تخکاری دا رنګ تلاوت بس تاسو نه خکې او یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه د دین نه بدا ته وزي لکه غچ چې د دین دین اوزی یعنی دا به خوارجی خو څه کنه نو هغه بر د پاولات کې پیدا کیږي تاسو پروا مکوئ نو د خوارج یو صفت پدې ده کې دا ذکر کیږي چې د رسول الله پر اوړي دین باندې اعتراض کول د رسول الله په فیصلو باندې اعتراض کول عدل تکیو پیر یو خر بیان کړو د پاکستان د فوج د طرف نه او ویل چې دا طالبان خوارج دي نو ما د خوارج خو غټه علامه ده اولنې علامه دار چې د رسول الله پر اوړي دین اعتراض کوي اوس اعتراض مونږ کوو مونږ غواړو او که اعتراض تاسو کوئ تاسو د رسول الله فیصلو باندې اعتراض کړی دی د رسول الله فیصله دغه شریعت چې کوم دی هغه کله وای نه منظور شو کله وای فعل شو کله وای مسترد شو دا کار بچا دی و منهم بعض ردی منافقاننا من اغلی یلمزکا چې عیب لګی پتا باندې لمز هغه عیب کوي کنه چې سړی په خلی باندې بچا اعتراض وکي او سره پستر کو اشاره وکي بلتا نو دې ته وایي ته لمز وایي په صدقات تبارا د تقسیمول صدقو کې فإن اعتو الله وای د مرض ته هغه دالې و دې تم صفته وګوره فإن اعتو که چرته ورکړې شي دوی ته من حال دي صدقونا رضو دوی خوشاله شي او بالکل صحیح تقسیم نیول کو و ان لم يعتو منها او که ور نکړې شي دوی ته دینا نو اذا هم يسفتون ناتا په دوی غوسه کوونکی خپوي دوی ډیر خپوي دا څنګه تقسیم دی او دا غیر منصفانه تقسیم وشو ځکه چې دته پکې نه ملاو کنه ولو انهم ردو الله وی کدی خوشاله شوی وی ما پاغه سبانه آتا هم الله چې الله ورته ور کوي ورسوله رسول د الله د الله او د رسول په ورکړه باندې یو دانه د خاطر کې صرف مال ورکول د الله او رسول په دین باندې خوشاله شوی هغه ورته ور کوي مونږ ته رسول الله سنت خپل راکړي دی پاغه باندې چې مونږ خوشاله شو انما الصدقات اوس الله وی و دې په صدقو کې په زکات کې دې څه غواړي صدقات او زکات د چا حق دی تر ته خو ګوره انما الصدقات یقینا صدقې چې د فقرا د پاره د فقیرانو دي والمساکین او د پاره د مسکینانو دي فقیر او مسکین کې مې ته فرق کړو ال تفاول د سورته بقره کې اوس بیا نکوم والعاملین علیها او دغه د صدقې چې دي حق دی العاملین د پاره د کارکونکو علیها فدیرا ټولولو د صدقو باندې هغه څوک امیر المؤمنین مقرر کړي چې تاسو به زکات راټولوي کاغه مالدار هم وي نو هغه ته به د دې صدقې نه څه ملاوي کی بیا هم والمؤلفه او هغه مینا ټول شي قلوبهم په زړه لاوي کې الکه چې چا په زړه کې مینا ټول شي دا هغه مینا ټول شي بیا څو قسم خلقو یو هغه چې اسلام را قبول کړو او اول اول قبول کړو یو هغه چې هغه اسلام نو قبول کړي خو اسلام سره لګرا سي تعلقات خشوي او یو هغه خلک دي چې هغه به د قوم مشرانو چې هغه ته بری ورکړو ډیر قوم په پوری مسلمانې دو نو دا خلکو ته به څور کول دي ته په زکات کې څور کولا بیا وروسته دا اساس شو منسوخ شو خدا دا څنګه منسوخ شوی دا سیاسی نسخه سیاسی نس خبر دی دا چې عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې اسلام مضبوط شو قوي شو نو بیا دې خلکو ته ایسه نه ورکولا اوس که بیا اسلام کله کم کمزوري وي نو په داسې حالت کې دې خلکو ته صبر خبر کا چې دې اسلام سره راغب شي او پر رقاب او په آزادولو د سټونو یعنی غلامانو او قیدیانو کې والغارمین او هغه تاوانی خلکو تاوانی خلک چې هغه ناڅاپي تاوان یو کو قرضدار شو هغه تورکا وفي سبیل الله او په لار د الله جهاد او علم کې وابن السبيل او هغه مسافر تا مسافر دې په لار باندې سره روپې ختم شي په کلی کې مالدار دې خو په سفر کې دې هغه باندې زکات کیږي ورته ورته فریضه من الله دا فرض فریضه فرض کړی دی الله تعالی دا فرض کړی من الله د خپل طرفنا والله علیم حکیم الله تعالی پوهه دې حکمتونو والا دی ومنهم الذين دا بل قسم منافقان دي او دا یو کم سال ویختن صفت تل منافقانو دای سوی دوی دا خبره کوي ها دای د رسول الله صلی الله علیه وسلم غیبت کولو نو یو کس ورته وی چې رسول الله در باندې خبر نشي نو دوی وی اے رسول الله دمر ساده ده کنه خو چې هغه سره د خیر خبره اوي چې مونږ ورته وایو چې مونږ داسې نه دی ویلي بس مونږ خبره به قبول کی الله تعالی په دې باندې وحی راولېګلا یا بعد وایي چې دا دوی دا خبرې کولې نو پکې یو ویلې وی کدا نبی علیہ السلام خبرې رښتیا کوي بیا خو موږ د خرنم لاندې یو زمونږ ملګری بیا د خرنم لاندې دي نو هغه صحابي واوریدل هغه ورته وی او بالکل رسول الله رښتیا وایي او تاسو د خرنم لاندې نو دا هغه ته اشاره ده ومنهم الذين بعض المنافقان هغه دي دا درې منهم دي یؤذون النبي چې څور کوي تکلیف ور کوي نبی ته پس سره په خبرو سره ويقولون دی وای هو اذنن هو اذنن اے اوزن خو وخت وي دی وخت دی مطلب دې سر تاپا اوریدون کې سړی دی د سر نواري تر خو پورې چې سړی ورته وي بس دوکا دی کو دې دوکا کولې شو مونږ نعوذ بالله دلته خبره کوي خپل ورته وایا نه اوزن خیر لکم اوریدون کې د خې خبر استاسو دی اے دا څنګه چې اوزن خیر لکم اوریدون کې د خل استاسو لپاره نه نه دا اذن اذا مضاف ته خیرن تا اذن خیر لکم اوریدن کې د غوړه خبره استاسو دی و یؤمن بالله ایمان راوړي په الله تعالی باندې و یؤمن للمؤمنین او اعتماد کوي په خبره د مؤمنانو و رحمت او رحمت ته للذین کسان لپاره امنو چې ایمان راوړل دي منکم استاسنا والذین کسان یؤذون رسول الله چې تکلیف ورکړي رسول الله تعالی ته لهم عذاب علیم خاص دا غوی د پاره عذاب دردون کړي اوس چې کله دا خبر راغی چې دا منافقان خدا خبرې کوي نو فورا دوی رالل او قسمونه باندې شروع کړ چې مونږ خدا ته خبرې نه دي کړې نو الله تعالی دا غي بیان کوي او دا د دوی سلوختم صفت ده یحلفون بالله قسمونه خوري په الله تعالی باندې لکم تاسو ته د سره پاره خو الله د خوشاله لپاره نه لیردوکم دې لپاره چې تاسو خوشاله کی چې ته خوشاله شې دې مړ نه کې بس دې نه دې خوشحالي کی والله ورسوله الله او رسول داغو حق ډېر حقدار دي ان يردوه پر رضا کول باندې دې دې الله او رسول رضا کړي وي هو زمير مفرد راوړو اشاره دې خبره طرف ته ده چې اصل رضا کول د الله تعالی دي او رسول الله د دې وجه رضا کول پکار استغفار کې د الله رضا ده ان کانوا مؤمنین کو چرته ودی مؤمنان علم یعلمو دای بل صفت ګورا علم یعلمو آیاتونه پویږي انه یقینا شان داده امن هغه تو یحادد الله چې څوک جګړو کې د الله سره او رسول او د رسول د الله سره محاده جګړه ته وایي حکما جګړه هغه جګړه چې په قانون کې وي حدود کې وي ځکه بیزاوی دې دا کې معنی کوي الذين يضعون حدودا غیر حدود الله ورسوله صلی الله علیه وسلم هغه خلق چې هغه د الله د قانون خلاف قانون جوړي او د رسول الله د قانون خلاف قانون جوړي نو هغه هغه خلق وي دلته کې مراد دي منافق بل صفت دا شو ته دې د الله او د رسول د قانون په مقابله کې قانون جوړې ښا وان له نار جهنم یقینا د لپاره اور د جهنم دی خالدن کیا همیشه به دې په دې اور کې وذالک الخزي العظیم دا شرمیدل لوی دی دا ډیره لوی شرمندگی ده چې دلته کې د مسلمانانو په سر کې ګرځېدو او الته دې بیا په جهنم کې پروت دي نو خلک وایي لکه ته قال ته ودا څنګه چلو شو دا ډیر لوی شرم دی یحذر المنافقون ان تنزل عليهم اوس دوی چې بد رسول الله غیبت کولو نو غیبت تم کولو شمت تم کولو خو لیکن دا به وچ ور سره بډارې دلم وی دا تلی چرته صورت ته نازل نشي او مونږه راخکار نشو دا رازونه را ترخکار نه کی هغه صورت توبه نازل شو د دوی ټول رازونه راخکار کړل نو هغه دا دی یو سل وختن صفت یحذر المنافقون دو سل وختن یحذر المنافقون یریګ منافقان ان تنزل علیهم سورۃ چې نازل وکړي شي د دوی په باره کې یو صورت تنبئهم چې خبر باور کی دوی ته بما فاغ مرزون باندې فی قلوبهم چې پزون رد دوی کې دي دی په دې باندې ډاریدل قل الله وی کوه ورتا استهزئو ټوکې کوي ښا تاسو ټوکې کوي الله پسې قران پسې دین پسې رسول پسې دې پسې ټوکې کوي رسول الله باره کې به ټوکې کولې کنه نو دا ورته وی ټوکې کوي دا دریم سلوي ختم صفات شو دا اوس په دې څه آیاتونو کې بیان د دوی د یو مرض دی او هغه دا چې دوی الله او رسول پورې ټوکې کوي خو په یو خاص موقع باندې چې کمی کړی وي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته روانو منافقان هم شاته روانو په منافقانو کې بعضی کسان وی صحابه یادول دا غټ غټ علما یادول پر صحابه کې وی زمونږ د ملګری سری وی دا ډېر ګډور دي په خېټه ډېر تکړه دي خوراک کې او د جنگ په میدان کې وی دا ډېر بوزدل دي او ودا چې دي کنه ودا نبی علیہ السلام دا سوچونه کوي چې په مال شام دی په مال روم او فارس چې کوم دنو هغه بنيسي هوی دی ته وګوره سویا دا خبرې کولې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکو یو صحابي دا واوریدل رسول الله سره هغه د دین کار وکړو بیا الله وحی راولېګل چې نه دا صحابي رښتیا وایي هغه خبره ته اشاره ده ولا ان سالتهم نو چې کله د دینه پښتنه وکړه چې خدا خو تاسو ویلو ولم ویلو نو الله وی ولا ان سالتهم که چرته ته پښتنه وکړې د دوینا چې دا ټوک نو ولې کولی دا دا بدرت مول ویل صحابه پسې علما پسې لا یقولن نو خامخا دی وی انما كنا نقود یقینا مو قدان مشغولولو ونلعب واسلو بمقولی پښتو کې خلک وی غپ شپ ملګولې اردا کوم غپ شپ لګولا چې په غپ شپ را روان لارم لندولا کل ورته وای عبد الله آیا په الله پوری و آیاته پایاتو د الله پوری و رسولی پر رسول د الله پوری کنتم وای تاسو تستازی اون چې ټوخم کولی الله او رسول پوری تاسو ټوخی کوي بدبختو لا تعتذروا ها الله تعتذروا اس بانی مکوي قد کفرتم یقینا تاسو کافر شوی بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه پدې خبره باندې چې تاسو کړی دا په دې باندې تاسو د ایمان نه وته دی ښا دا خبره ورته وکړه چې تاسو په دې باندې د ایمان نه وته دی ولی ان قوان طائفه منکم کوم بخنه کو دی یو ډلې تاسو نه هغه ډله سو چې هغه په حقیقت کې توبه او باسله یا دا و چې هغه اته خبره واوري دا نو خبره پورې ولا خندا ورغلی ورسته بیا توبه او باسله خانو کچرت الله وای د تاسو ته بخنه حکم دی وی ډلینا نو عذاب طائفتن نو عذاب بکم بل ډلا بانهم كانوا مجرمين په سبب د دې باندې چې هغه مجرمانو نو شپږم سلوي ختم صفات د دوی جرم دی چې دوی کارونه کوي نو په غلطۍ کې نه کیږي بلکې قصدي جرم کوي دا کار دی منافقا المنافقون والمنافقات اوس د دوی نور صفات په دې آیات کې بیانې او د منافقانو ته سره د براعت یو قسم ترغیب دی چې منافقان سره تعلق مساتي ځکه دا خپل مینس کې دوستان دي المنافقون یقینا منافق المنافقون منافقان والمنافقات منافقان خزي بعضهم بعض دوینا من بعض د بعض نو بعض ندي من بعض فی الكفر والاعتقاد فكفر وقیده کې دا یو شی دی یو بل سره دغه دی ښا ټول د سپی مچان دی یو شی دی یامرون بالمنکر وم سلوی ختم صفات وګورا امر کوي دی په بدو باندې د بدو کارونو امر برته کوي بد برته خسته کوي هغه طرف ته به ترغیب درکې لکه دا موجوده میډیا چې شروع ده تا تخو بد درته خسته کوي او قدر ته بدی وینهون عن المعروف او منکای خلق د نیکو کارونو نه ويقبضون دای بل مرض چې ختم سلوی ختم ويقبضون ایدیهم نه هم سلوی ختم داده بندې لاسونه خپل د خیر نه پوښوي نو د خیر نه صدقه نه کوي یادار چې بندي لاس نه خپل بندي ځانو نه خپل هر د خیر کار نه د بس دغه الرجی د خیر کار نه کوي نس الله فنسيهم دوی الله تعالی هیر کړي دي هیر کړي دي پریخ دې قصدن فنسيهم نو پریخ یې الله تعالی دوی په عذاب کې په دې نفاق کې ان المنافقین یقینا منافقان چې دي هم الفاسقون دا بی دین خلق دي دا د الله تعالی د دین نه وتون کې خلق ته منافقان وعد الله المنافقین اوس ورته تخویف ورکړي وعد الله المنافقین وعده کړی د الله تعالی منافقان سړو سره والمنافقات او منافقان خود سره والکفار او کافرانو سره نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها همیشه به دی پدې اور کې هي حسبهم دا جهنم کافی دی دوی لرا ولهم عذاب ولعنهم الله او لعنت کړی الله تعالی په دوی باندې دا ملعونین خلق دی یو پندوستم شو ولهم عذاب مقیم او خاص دی دی پارا عذاب همیشه دی کل الذین من قبلکم اوس ورتا دی مثال بیانې دی با الله تبا کی لکه څنګه چې پخوانی کافر تبا کړیو او دوی د هغه وونته د کسفاتو کې او په حالاتو کې اے انتم فی الاوصاف من الذین مثل الذین قبلکم تاسو منافقانو په صفاتو کې د هغه خلکو غوندې چې تاسو نه مخ یو کل لبینا پشان دا خلکو یې من قبلکم چې مخ کې تاسو نو کانو هو اوی اشد منکم قوتا سخت تاسو نه په قوت کې هغه ډیر قوت او فرعون ګورا عادیان ګورا سمودیان ګورا وا اکثر اموالا او ډیر په مالونو کې لکه قوم د شعیب علی السلام و اولادن او ډیر په اولاد کې لکه عادیان فاستمتعوا بخلاقهم نو ګټه واغستا به خلاقهم په خپل برخه د دنیا باندې د دنیا په برخه باندې هغه ګټه واغستا مطلب دا له خپل اغوا او خواهشاتو کې استعمال کو د الله د پاره نه فاستمتعتم نو تاسو فائدہ واخلئ به خلاقکم په برخه خپل باندې په خپل خواهشاتو کې استعمالوي دا تاسو مرض دی پنځم سره دغه کوم دی نو دو پندوستم صفاتم دا دی کما استمتع الذین لکه چې فائدہ پورته کړي وا آ کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخکیو به خلاقهم په برخه خپل باندې وخذتم او تاسو مشغول په باطلو کې کلذینا کلذی دا ګور الذی راضی خاط نه خو کې وتا سو وای چې کله مفرد راځي ولیکن هغه په معنا کې جمع وي دا اصل کې کلذینا لغه کلذینا پشان د هغه کسانو خاضو چې هغه داخل شوی په باطلو په لوبو کې تاسو هم دا غوي غونته باطلو کې داخلي اولائک دا کسان چې دي حبطت اعمالهم برباد دي عملونه دا غوي په دنیا په دنیا کې والآخرت په آخرت کې په دنیا کې عمل برباد دي سم مطلب یعنی په دنیا کې بداغو کم خکارونه کړو دا غي مت او صفات نه بیانې دا عمل برباد دي او په آخرت کې به ته ثواب نه ملاويږي واولائک دا کسان چې هم الخاسرون دا پوره تاوانيان دي اوس هغه خلق سو په خواني الله وی دین نه پیژندلی هغه دادی علم یاتهم آیا نظر اغل دویتا نبا الذین خبر دا کسانو من قبلهم چې مخکر دینو قوم نوح چې قوم د نوح علی السلام او عاد عادیان او ثمود ثمودیان او قوم ابراهیم قوم د ابراهیم علی السلام او اصحاب مدین او هغه د مدین اوسیدون کیو مدین د شعیب علی السلام هغه علاقه پاغي چې کوم اوسیدل والمؤتفقات او هغه الټکړی شوی کلی هغه ولټه کړی شوی کلی کومو هغه صدوم او اردن سره د لوط علی السلام قوم واتتهم رسلهم بالبينات راغلی دوی ته پیغمبران د دوی بالبينات په واضح دلایل سره فما كان الله ليظلمهم ولدي الله تعالی چې ظلم په دوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی خلق په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي والمؤمنون والمؤمنات اوس چې منافقانو صفات ذکر کړ نو دا غي په مقابله کې د مؤمنانو صفات ذکر کړي ځکه چې الله شیا او تعرف بازدادها شی د ضد نه معلومیږي رڼا په تیار په دندل کیږي او علم په جهل په دندل کیږي نو دا شان راځو د مؤمنانو صفات ګورا والمؤمنون مؤمنان سړي والمؤمنات مؤمنان قضی بعضهم اولیاء او بعض بعض دوستان د بعض دي مددګاران د بعض دي منافقانو کې ویلو بعضهم من بعض په کفر کې کله یو بل سره وی خو یو بل سره لګی نه مسلمانان چې دا غي بیا دوستی وی وحدت وی اتفاق دی وی یامرون بالمعروف یو صفت دا ده چې امر کوي بالمعروف د منافقانو الټا غي یامرون بالمنکر وبنا وینهون عن المنکر او منکه خلق د بدونا ويقيمون الصلاه پابندی د مونږ کوي ويؤتون الزکات زکات ور کوي هغه جنت د همیش باغ باغونو د همیش والی کې جنت دو پیر راوړو یو پیر جنت هغه ځای د ثواب او یو پیر جنت چې کوم دی نو هغه څه دی هغه موضع د اقامت وردوان من الله او رضا الله تعالی اکبر او غډیر لوی دا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لوی دا چې دا حاصل شو دا ډیر لوی شی دی اوس چې د منافقانو د مؤمنانو صفات یو بل سره جدا شو نو اوس په منافقانو د مؤمنانو سره تعلقات څنګه وي الله وی تعلقات پیدای ګور وتا یا ایه النبی اے نبی جاهد الکفار جهاد وکړه کافرانو سره به سیف فتور باندې والمنافقین او د منافقانو سره جهاد وکړه نو بعد وی باللسان کچرته دا منافقان په دار الاسلام کې د مسلمانانو سره وو نو بیا په جبه باندې سره جهاد کې او که چرته دا په دارالحرب کیو نو بیا په سره په تور باندې جهاد هم کې لکه سورته نساء کې من تر منافقان او سلور قسمونه ویلو واغلظ علیهم او سختیو کا په دوی باندې او ماواهم جهنم او زائد واپسې دي منافقان جهنم دې او بئس المصير او بد زائد ګرځېدو د جهنم دا د منافقانو ډیر بد خصلتونه ذکر کړل بیا واقعي طرف ته عود کوي او دا منافقان چې دي چې په ځان پوه شو چې دا خو باندې خطرناک فتوی لګي دي نوران الانکار وکړو یحلفون بالله قسمونه خپل په الله تعالی باندې ما قالو چې دوی نه دی ویلي دوی دا خبره نه ده کړې دا کسی وای مونږ نه دی کړی انکار وکړو قسم یې وکړو الله وی ولقد قالو او یقینا دوی دا خبره ولقد قالو کلمه الكفر او یقینا دوی ویل د کلمه د کفر وکفر او دوی کافر شوی دي بعد اسلامهم پس د اسلام راوړل د دوی نه اے اسلام راوړل خو نه کړي ولیکن بعد اسلامهم پس تخکارا کول د اسلام نه د دوی ځان مسلمان کارا کړو دا غي نه پس کافر شو په دې آیت باندې اهل سنت والجماعت علما استدلال کوي چې کفر په دریو سيزونو باندې راځي په څو سيزونو یو کفر په قلب باندې په ځړه باندې راځي کفر په زړه باندې چې سړی کافر شي د زړه نه انکار وکړي کله کفر باللسان راځي ته خبر نه وي او ته به شوي یو کار یو یو خبره باندې داسې کړي چې پاغي باندې به کافر شوي یا به مطلب دا چې ته برتورې ټوکې او کې سبه وکي او پاغي به کافر شي اگر چې د زړه نه ستا ایمان موجود وي او کافر کېږي پهلا او دریم نمبر کله کړه کافر کېږي په عمل باندې عقیده ولې صحیح وي او عمل به داسې وکي چې د هغه عمل په وجه باندې بت تصدق ول کستا په لړ کې ډیر ایمان وي او چې تا د بت مخ کې سجده وکړه چا د پاره دی وکړه لاړې کافر شوی په غاړه کې صلیب راز ورن کو کافر شوی زنار درا واټول کافر شوی دا رنګ د کفر په صف کې د مسلمانانو خلاف قدرې دي نو کافر کېږي پلا اگر چې ته مطلب دار په خلی باندې په لړ کې ستا ایمان نه رضوان تا کو پر نه اختیار کړي دا د سنت والجماعت مسلک دی آیات نه استدلال کوي چې وګوره دې ځای کې دا منافقان چې دی دوی صرف ټوکې کړې وي د زړه نه خبرې نه وي کړې خو چې ټوکې کړې وي صحابه پسې نبی علیہ السلام پسې قران آیاتونو پسې نو پاغي وجه الله تعالی دې ته کافر وي فقط په جبم سړی کړه کافر کیږي نو پکار دار سړی د خپل اعمال او خیال ساتي ځکه چې بعض افعال بعض اقوال داسي پاغي سړی کافر کیږي وهم او قصد کړو دوی به ما د هغه کار کولو لم ینالو چې دوی اونکړې شو بیا دوی حاصل نکړې شو هغه سو ما تاسو ویل تبوک په موقع باندې د نبی علی السلام ته کمین نیولو او ولاړو ال صحابه چرال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخ کرا روان هغه د اسونو او د زنا دغه د سارو د خپو کړه پار واوریدو هغه په پوه شو چې دا خو څوک ولاړ دی دوی چې کله په صحابه باندې پوه شو دوی منډه کړه هغه ته وی ودرېږي تاسو په درځم دوی و تختیدل دا هغه خلک دي وما نقمو اوس الله وی دوی چې نبی علیہ السلام دور خلاف دی ولې خلاف دی وما نقمو دوی بدن دی بد نه غنی د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا الا ان مگر دا خبره اغناهم الله ورسوله چې غنی کړی دی ها مالدار کړی دی الله تعالی دوی لرا الله او رسوله رسول د الله من فضله د فضل د الله نا اے پښتو کې خلک وای خپه کا و بد نشته لري بعد سړی وی داسي پوه شو کنه بعد سړی داسي وی چې هغه سره چې تخو کې کنه نو هغه بر سره څه کوي الټا بد بر سره کوي کنه نو دا منافقان داسې خلق دي چې دا غریبانانو خوارو د سپیر لکې خوارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته راغی چې کله راغی نو غنیمتونه راغل دې په مالدار شو الله وی د رسول الله په وجه مالدار شوی دی او دا هغه ته کوم دنه هغه ته اوس منسوبي جوړي دا هغه مخالفت کوي فیتوبو اوس ترغیب ورکي توبه طرف ته د دوی توبه او باطلا یکو خیر لهم دا توبه بر دوی لپاره غوروي و ان یتولوا کدی مخواړولو يعذبهم الله عذابا الیما فی الدنیا والآخرة نو عذاب ورکي الله تعالی دوی ته عذاب دردونکې په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې فی قلوبهم پزون رد دوی کې الی یوم یلقونه تر هغه ورځې پورې چې دوی ملاویږي د الله تعالی سره بما په سبب د دې باندې اخلق الله چې دوی خلاف کړی د الله تعالی سره ما باغس کې وعدوه چې دوی وعده کړی و د الله سره بما کو بما کانوا یکذبون او په سبب د دروغ ویلو د دوی د دې آیات په شان نزول کې تاسو چې کله تفاسیر ګورئ کنه ور دا ځان ته بروان یو تیز او چې په یو نیم ځای مشکل لا دی هغه به حل کوو چې کم ځای آسان نه هغه به تیز وایي د دې آیات په شان نزول کې تاسو کله تفاسیر ګورئ چې دا یو سړی او الله سره وعده کړی و څنګه وعده کړی و نو دلته دې روایت راوړي وای دا ثعلبه ابن حاتب انصاری یو شیخه ثعلبه ابن حاتب انصاری رضی الله تعالی عنه هغه وی راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کا او رسول الله ته وی چې یا رسول الله ما ته دعا وکا چې الله تعالی مال مال راکړي زه غریب ما رسول الله ته وی صالبا فریق دا دا کسی بیا برستو دا غی حق نشه دا کوله نو یا رسول الله د صدقې کوم د بنیک سړی رسول الله ته نه پریدا بیا یې ویل یا رسول الله ما ته دعا وکړه بیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه دریم ځل باندې وکړه نو په دریم ځل ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله ته صالح بل مال ورکړي وې صالبا میګي غړي وساتلې هغه غړي چې وی هغه ډېرې دی وې د دې په وجه باندې بیا دې د کلی نه وته داسې بهر طرف تلاړو چې بهر طرف ته لاړو نو مونږ او دس وته لګ ګران شو و بیا و دوه دریو منځونو لراتلو نور ته پاتې شو دا غي نه پاتې بیا اعمال نور زیات شنو غره ته وخته چې غره ته وخته نو بیا به نه راتلو بیا وسره د جمعې مونږ لراتلو نبی علیہ السلام ویلی وای حساله بساله بخو تباشو دا څه چلو شو چرته لاړو خیر زمانہ تیرې دا الله تعالی حکم راولې گو خذ من اموالهم صدقه د خلقو د مالونو نه زکات وال چې زکات حکم راغې نو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم اولې ګل چې تاسو ورشي او د طالبان هم زکات وصول کړي او الته یو بل صحابي سلمي هغه هم زکات وصول کړي سالبت چې وای صحابه لاړل وته وی چې رسول الله وی چې زکات کرا کی سالبو ته وی څه کاغذ را کړ دی او کاغذ یو کتو وی ان هی الا الجزیه او اخت الجزیه دا خو یا مړه څه ټیکس ته یا د ټیکس خور دا وجه خبره وکړه بیا وای هغه وته وی چې څنګه وی چې صحیح ده زه تاسو ورشي غبل صاحب نه وصول کړي بیا راشي وای دا غبل صاحب نه ذکر زکات وصول کو واپس رالل اوس د واپس تراتلون او رستو بیا د ته دا کاغذ خورو دو توین هی الا الجزیه او وقت الجزیه دا خو یا ټیکس ته یا ټیکس خور داسې به هر حال خدای وته وی تاسو لا شي دوه په سوچ کوم هغه یې غبل صحابي ته خو مال را لغه کړو وته وی چې د مال په دې مال کې تاسو کم خم علا خلی هغه واخلې هغه ته جنم خل نه وی هغه له نبی رسول الله درمیانه مال هغه مال خو دی راوست نبی رسول الله ته خبر راوړو نبی رسول الله وی رساله په تباسو د طالبه کوروالا خاندان خپل خپلوان لاول په منډو منډو باندې چې طالبه تباش وی نبی علیہ السلام ستا مبارک داسي وی و یا راغه په سر باندې خاورې چوری جړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې نستانه او صدقه او زکات نه قبلې بیا وای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کسو پیر را رفعه وفات شو دا غي نو ورستو بیا دا طالبه چې بیا راغه د ابوبکر صدیق په دور کې هغه ته تانه نبی علیہ السلام زکات نه قبول کړی ستانه نه قبول بیا وای د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې راغی هغه ته چې نستانه نبی علیہ السلام نه قبول کړی ستانه نه قبول د عثمان رضی الله عنہ په دور کې دې مړ شو دا واقعا دا شان نزول د دې آیاتو دا په تفاسیرو کې راځي ابن کثیر تر دې پوری چې ابن کثیر عمر راوړل خو اوس په دې کې سوال دا دی چې ثعلبه ابن حاتب رضی الله تعالی عنه دا خو بدری صحابي دی او دې منافق شو حالان کې د بدریانو په باره کې خدا راضي دا نه منافقان کیږي تر دې پورې چې نبی علیہ السلام فرمایي لعل الله اطلع على اهل بدر شاید الله تعالی بدریانو سره ښکارا شوی دی یعنی مطلب دا چې دا کته راکاره شي ورته فقال لهم ورته ویل دي افعلوا ما شئتم کوي چې څه کوي قد غفرت لكم ما تاسو بخنه کړی اوس په دې باندې سوال لاغې چې ثعلبه ابن حاتب بدری صحابي دی او دا کار په دې په دې کار باندې منافق شو نو دا څنګه واقع ده کوم حضرات چې وایي چې دینه طالبه ابن حاتب مراد دی نو یو خو هغه دغه حدیث راوړي یو په دی و او یایم په آیات پاول کې راځي فاعقبهم نفاقا ورستو د دین الله پیدا کو نفاق نو دې د مخ کې نه منافق نو ورستو دې څه منافق شو موږ دا غي خبرې په جواب کې چې دا کومه واقعه ده د دې په جواب کې موږ دا وایو چې نه کم روایت کې ابن کثیر هم راوړی دی اگر چې ابن کثیر پر روایت کې ډیر احتیاط کوي خو انسان د کله خطا کیږي امام شافعی صاحب رحمت الله علیه فرمایي الله تعالی اراده نه کړی مگر د دې خبره اراده کړې چې صرف دا کتاب دې صحیح دي د نور چا په کتاب کې خامخا خدای او غلطي راځي نو هغه انسان لیکل کتاب د ابن کثیرم هغه کې خدای راتلی شي نو په دې ځای کې موږ دا خبره کوو چې نه دا روایت چې دا ضعیف دی دا سره ضعیف دی چا ویل دی امام بیهقی په دلایل النبوت کې وایي ان هاذا الحديث ضعیف دا حدیث ضعیف دی ابن عبد البر دا لوی مالکی عالم دی هغه وی حدیث ضعیف دی ابن الاثیر دا لوی عالم دی دی وی ضعیف دی هیتمی مجمع الزوائد لیکلی دی په حدیثو کې هغه وی ضعیف دی صاحب د فیض القدیر هغه وی ضعیف دی سیوطی وی ضعیف دی نو دا ټول وی حدیث سره دا ضعیف دی وی ضعیف دی ځکه د حدیث په سند کې دوه کسان راغلي دي یو علی ابن یزید الهانی دی او یو عمرو ابن عبید دی دا دواړه کسان چې دي دا ضعیفان دي ابن حجر د علی ابن یزید الهانی مبارک وای علی ابن یزید هاذا منکر الحدیث منکر الحدیث نه علی ابن یزید هاذا منکر الحدیث دا چې د منکر احادیث راوړي دا چې احادیث راوړي چې هغه د ثقات او راویان سره خلاف دي لہذا دل اعتبار نشته هیثمی وای وفيه علي ابن يزيد الالهاني وای په دې سند کې علي ابن يزيد الالهاني دی او هو متروک او دا څوک ته دا علي ابن يزيد متروک ته دا خبره څوک نه مني دا خبره نه منل کیږي زهبي وای په میزان الاعتدال کې وای علي ابن يزيد دا عم دا کم دی علي ابن يزيد دا ضعیف ته عمرو ابن عبید تبارک رسیا عامر ابن عبید هم پکې راغلی په دې سند کې امام بخاری کتاب لیکل دی تاریخ کبیر التاریخ الکبیر خو کتاب دی وراق وای وراق دا غل وراق نه نقل کړی دی وراق لوی د محدثینو کې لوی امام دی هغه وای عمرو ابن عبید چې دی یلقانی ما تر به ملاوی دو فیحلف لی علی الحدیث نو یو حدیث مبارک ما ته قسم خور چې دا حدیث ما فلان روایت کړی دی فاعلم انه کاذب نو زما په دې پویدم چې دې بیا هم دروغ وای پوه شو دا دروغجن سړی دې په دې باندې اعتبار وای نشته ده دا رنګ اصابات فی تمیز الصحابه خو کتاب ده دا ځان له اخلي دا بعضی کتابونه کړه کړه طالب تر پیسې راشي مدرسه کې نو هغه په نور لو پرې شروع کړي لکه ځان له کتاب والا دا کتاب سره کار دی نو اصابات فی تمیز الصحابه خو کتاب ده هغه کې راځي وی دغه چې کوم دی دا عمرو ابن عبید اخو بارک کو ناراضی د دغه صحابي بارک راضی ثعلبه ابن حاتب مبارکی ثعلبه ابن حاتب بارک هغه وی انه بدری دا صحابي بدری دی استشهد به احد هلکا شهید شوی کم ځای کې دی او خود کې هو دا کی سره کم ځای لاره تبوک کی سره نو نو هم کال د هجرت او چرته دریم کال د هجرت سړی الته شهید دی او دلته کې منافقت کوي عجیب خبره ده دا د سره دغه نه دا واقع ته مون نخوري حدیث ترې دا ضعیف دی دغه رنګي لباب النقول چې کوم دی فی اسباب النزول اغا یوصل و پنځوستمه صفحه کې اغلی کې حدیث ضعیف ته رفاعی و ضعیف ته ماوردی پنکت والعیون خطت فی اللحاح دی کې لیکلی دی وی ولم یثبت فی ذلک حدیث صحیح بل كل ما ورد لم يصح سنده ولا متنه پوښوي وای فعفل عجب من ذکر المفسرین پوښوي وای دا حدیث چې کوم راغله ده وای په دې کې صحیح حدیث نشته په دې واقع کې بلکې چې کوم حدیث هم راغلي دي نو سند هم نه صحیح متن هم نه صحیح وای زه حیران مد مفسرین دا حدیث ولې ذکر کړی صحیح شو نو دا حدیث ضعیف دی زحاق وای وای ان الایتا زحاق وای آیت چې نزلت فی رجال من المنافقین دا د منافقانو سره په باره کې نازل دی هغه سوق دی هغه وای جد ابن قیس دی نبتل ابن حارث دی او معتب ابن قشیر دی دا منافقانو کې یو درې سړیو نو دا هغه په باره کې وای آیات نازل دی او آیات د حارث حارث علمه ابن حاتب په باره کې نه دی نازل نو ګوره کله ته به تفاسیر کرال کنه قتل مو چې ثعلبه ابن حاتب نه نو په نور ته سیاد نشي کم از کم دم روایت چې ثعلبه ابن حاتب انصاری بدری صحابي نه دی خوش به و سوال دار عظیم چې دا فاعقبهم نفاقا رستو الله پیدا ک نفاق مونږ وای نه اعقاب معنا کله کله د زیادت هم راځي په زیاده غ سره هم راځي چې مطلب دا دی چې نفاق الله پیدا کوی نه زائد کړو د په مخ په زړه کې د مخ کې نه منافقت وو ورستو الله تعالی پکې نورم ورزیات کړو نو دا دغه ده ښا بل دا خبره مونږ وای ته ګورې نه سر ته وګورې سر ته د دې آیات په سر کې راځي ومنهم او د دې منافقانو نه من بعض هغه خلک دی عهد الله دې مسلمان نو د اول نه منافقو پوښوي او د دې وجنه ابن جرير په دې دا کې وای ومن صفات المنافق ومن المنافقین او د منافقانو نه ما وصفت لك يا محمد هغه دي چې ما تا ته بیان کړ اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه سدي باغی کې یو سړی دام دی نو دا د اول نه منافق او دا ثعلبه ابن حاتب بدری انصاری صحابی نو یا کسوک وو نو ثعلبه په نوم باندې په بل سوک خدا بدری انصاری صحابی چې کوم راځي دا غن لخوا ومنهم بعض د منافقانو نه من هغه دي عهد الله چې وعده کړی و د الله سره ویل ان اتانا کچرتا را کچرتا را الله مونږ فاعقبهم نفاقا نو زیاد ک الله تعالی دوی لره نفاق فی قلوبهم پزړونو د دوی کې الی یوم یلقونه تر هغه ورځ پورې قیامت پورې یلقونه چې دوی الله سره ملاویږي مطلب مړ په نفاق باندې شو بما اخلف الله په سبب د دې باندې چې دوی خلاف کړو الله تعالی سره ما پاغه وعده کې وعدو چې دوی سره کړی و و بما کانوا یکذبون په سبب د دې باندې چې دوی دروغ ویل اے دا پوښوا اوس دا خبره مونږه دغه نم استدلال کوو چې ګورا صحابه کرام چې یو توبه چې سړی او باسي قبلي کنه قبلي توبه له منافقو سره د نساء کې یو سل پیند سال وی حیات کې تیر شو نو منافق توبه هم قبلي کی دی بیا توبه او باسي و یو توبه نه قبلي دا روایت په خپل معلومه کې دا ضعیف دی دا رنګي صحابه او د منکری مانعین د زکات سره جنگ کړو کینو کړو نو چې کوم خلکو زکات نه انکار کړو زکات نه ورکولو هغه سره جنگ کړو ډېر زکات ته ټیکس وای او جنگ ورسره نه کوي پرې خې دې ناشنا خبره ده دان ده علم یعلم آیا دوی نه پوي ان الله یعلم سرهم یقینا الله تعالی په جنی سرهم پټ راز نه دوی ونجواهم او جرګی د دوی دوی جرګی کوي کوي الله په جنی وان الله علام الغیوب او یقینا الله تعالی سره علام الغیوب پوي دې ډېر پوي دې په پټو سيزونو باندې من المؤمنین فی الصدقات چې مینا کوي په صدقو کې مینا کول ابو بکر صدیق د خپل کور ټول مال راوړو او صدقې کو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نیم مال راوړو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې لږ زر دینار راوړل او داسې وخان او سامانونه په تبوک په غزا کې هغه جمع کړل منافقان به ذات ناس پیتاوی تا دا وګوره کنه پوه شوې دا ځان خی خلق ته ریا کوي دا اعتراضونه به کول والذین آکسان لا یجدون چې نمومي الا جهدهم مگر هغه مزدوری خپل فیسخرون منهم نټو کې کیدا غوي پورم اے بل یو تعالیو کنا غډی راجزو هغه د شپې پردې باغ او بکړو دا چې په دغه باندې به وبکولو کنه او په هغه بدل کې ورته هغه 2 ساعه کجوري ورکړې وي نو هغه کې هغه یو ساعه کو کې پرې خو دو او یو راوړ په صدقه کې داخل کو دوی هغه پورم ټوکې کولې وګوره دې شرمېږي نه دا چې راغسته دې ځان دې سره یو ځای کې دې زم دې مشران غوندې شم سخر الله منهم ټوکې بو کې الله تعالی دې دوی سره ټوکې کول سزا ورته ورکی ولهم عذاب الیم او خاص دوی د پاره عذاب دردون کړي استغفر لهم او لا تستغفر لهم سر کی ویلی براءت من الله دا الله تر طرف نه براءت دی اوس دا براءت شکل نو یو یو سره دوستی بنا کوي پوښ اوس راغ وی دوی د پاره په بخنم د الله نه غواړي پوښ کنه کوي غواړي قبلي گینا استغفر لهم آیات نازل په بارد چا کی عبد الله ابن ابی ابن سلول کی عبد الله ابن ابي ابن سلول چې دا رئیس المنافقین ابي ابن سلول نه ښه کافرو عبد الله ابن او عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن سلول دا نه کړنه سلول سلول مور نوم ده ښه دا دواړه سره ویل کیږي عبد الله ابن ابي دا منافقو د د زیو بیا عبد الله ابن عبد الله غنی خطاړو دا عبد الله ابن ابي چې دا خو رسول الله ډېر سخت دشمنو منافقو ځان بلا څخه استخه فزو خلیقو کو کول خلی منافقو دا راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مرشو چې دې مرشو عبد الله ابن عبد الله خامخا بچیو اگر هغه رسول الله ته وی یا رسول الله راشه زما په پلار باندې خو جنازه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه جنازه په کوله چې جنازه په کوله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته یا رسول الله ته په دبانې جنازه کې دی خبيث پانه دا دومره دشمنو د الله او د رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسکه شو بیا ویل یا رسول الله ته په دې حدیث باندې جنازه کې رسول الله بیا مسکه شو درېما پیره چې ویلې رسول الله ورته ویل عمر ما فریق دا ز الله تعالی منع کړې نه ما ته اختیار را کړې استغفر لهم او لا تستغفر لهم کته ورله بخنه غواړي او که ورله نه غواړي یو برابر ده ان تستغفر لهم کته دوی لپاره بخنه غواړي 70 مره او یا واري لن یغفر الله لهم الله ورته بخنه نه کوي الله تعالی بخنه نه کوي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم کما ته پته وي چې د او یاو نه پزیاتو به او بخي ما بوله بیا د او یاو نه زیاتم وخته وي خو نی بخي نی بخي الله نه بخي نه سوکم دا او یا واری الله وی او یا مطلب دا نه چې او یا واری او یا مطلب دا چې ډیر واری لکه موږ او تاسو پښتو کې وایو او سل وار کوم دا ته وینو پوه شو کنه نو هغه سل په پښتو کې ډیر د پاره 70 په عربی کې دا او یا ډیر د پاره استعمالیږي دا ځکه ډیر د پاره استعمالیږي بیا تاسو کتابونه نن سبا وی نه دی وایم نه پوه شو کنه خلاص لسات کې څنګه تاسو وګورئ نو دا عدد اقسام راځي عدد اسم دی عدد منطق دی عدد مرکب دی عدد مفرد دی عدد زائد دی عدد مساوی دی عدد ناقص دی نو هغه ټول چې تاسو وګورئ نو وم چې کله تاسو وم ته رسیږئ په دې کې دا ټول عددونه راجمع کیږي نو بیا چې دا وم په لسګونو کې بدل کی یا په سلګونو کې بدل کی نو بیا دا ډیر په ډیروالي باندې دلالت کوي ځکه 70 مره ته نیوي ها نه نه باندې سبعين مرة أو ياواري فلن يغفر الله لهم هرجز بخنا الله تعالى دويتنكي إن الله لا يهدي القوى الله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالى هدايتنكي قوم فاسقان تا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله دار منافقان بل صفته د جهاد نم پاتې دی ځان مو ټړې لغه وې دا مونږ په پوي دو امونږ ډېر خيار یو خوشاله پیلا چې خلک ز ناس ته مخ تلې نیما الله وی فرح المخلفون خوشاله دي المخلفون اگر رست پاتې کړي شي وي اے دې خو په خپل رست پاتې شوی چا خو پاتې کړي نه دی خو الله وی دا زما قهر او غضب پاتې کړي دي دا سره نه پاتې بمقعدهم فناس تخپل باندې مقعد زائد ناس ته دلته کې مصدر نیوی دی په قعودهم پوښي خدای وتعالى دغه د پاره د مقاد ذکر کو ته به غیرت ریګ نه خلک پښتو کې وای نه څه غونه دی لګول دا او ته زینا نو مطلب دا دی به مقادهم شرم وته ورته کې شرم پکې راشي به مقادهم پناس تک په باندې خلاف رسول الله رست در رسول الله نه یا فی مخالفت رسول الله خلاف دوه معنی راځي وکریو ایو جاهدو او بد غنی دوی جهاد کول به اموالهم په مالونو خپل سره وانفسهم په نفسونو خپل سره بل مرض د وخت پیتم داشو دته جهاد ډیر بد لګي ها جهاد ور باندې بد لګي بس منافق چې نه پیژند کنه نو تو ګوره چې پچا جهاد بد لګي وقالو دوی وای خلکو ته لا تنفروا فی الحر مو دای په ګرمۍ کې او دې ګرمۍ ته ګوره او ته جهاد رواني لمونږ دا شاعران خدای خدای پوهه کی پوه شو کنه په دغه کې په نظمونو کې برته وای پاتې وای سستا تاسیلې دا او پاتې شنن مزه خدای دې غرکا پوه شو لا تن فی روپ الحر هغه په ګرمۍ کې منه کوله ته په یخنۍ کې منه کې دا څه خبره شو دا نظم مو او ته تکړه شه وقالو وای لا تن فی روپ الحر مو زې په ګرمۍ کې کول ورته وای نار جهنم اور د جهنم کې اشد حرن سخت ګرم دی لو کانو یفقهون کاش کې دوی پوی دلې کچرته دوی پوی دلې نو دوی بدا کار نه وکړي یو سړی د تا اغماو کو او پاغه کې منافقت ښکارا شنو سره سر تعلق کټ کا فئر رجاک الله کو چرته واپس کې الله تعالی تو الی طائفتن یو ډلې ته منهم د دوینا نو لید د دا واپس کېدل د رسول الله دا واپس کېدل شکیو چې ان راوړو ان خو شک د پار راضی ان وی شرط خو شرط شکی وی نو جواب دا غی دال چې نه د رسول الله واپسی خو یقیني وا خو کا منافقانو کې بیا بعد ژوندۍ او بعد نو ژوندۍ نو دوی ته بل الله واپس کی بعد ته پکې ورسي بعد ته بنه راسي الا طائفه یې ویډل ته من هم د دوی نه فاستاذنو کانو دوی په اجازه غواړستان له خروج د پاره د وته اے بل غزا ته دوی وای مونږ تا سره زوخه چې ته نږدې غزای کنه آسان غونته مونږ زو مونږ زو په خپل ورته وای لن تخرجوا معي ابدا هرگز مودی زما سره همیشه ولن تقاتلو او جنگ مکوی معی زما په ملګرتیا کې عدو ون به دشمن سره پس تاسو د جنگ رانی ما سره سره لار نشي بالکل بنځي انکم رضیتم یقینا تاسو خوشاله شي وي بالقعود پناس تبان اول مره پاول دل اے تاسو اول دل پناس اول دل په خوشاله اول دل کو تبوک نو نه اول مره مطلب داله د دینه مخ کې د دینه مخ کې تاسو پناس خوشاله وي نو فقعدو کی نه مع الخالفین سره د ناس تو خلقنا اے سره د رست پات شونا ز د رست پات خلق سره کینا رست پات خلق سو کی مارته ویا کمزوری خلق یا دار چې بدبخت خلق سره زکینا ولا تصلی علی احد منهم مات اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې عمر رضی الله عنه ته وی وی عمر ما ته اجازه ملاو شوه چې ته استغفار ورلغوار جنازه ته وکا اوس دا غي نه پس حکم راغی چې باغ دینه پس په مکه صحیح شو دا د براءت بل قسم دی ولا تصلي على احد او موز مکو په یو تن د دوی باندې موز د جنازه منهم د دوی نه ما ته چې مرشي ابدا هیڅ کلا هیڅ کلا په موز نه کړي جنازه موز له مور دنه منافق عمر رضی الله تعالی عنہ با حضرت حذیفه نه پښتنه کولی پوه شوې جنازې لذي که نه ځي هغه به وي نه ځما بس دې به پاتې شو پته به ورته ولګي د حضرت حذیفه ته د سم منافقانو باره کې معلومات رسول الله ورکړي پوه شوې نو بس دې به خطه د ځم نه ځم عمر رضی الله عنه به پاتې شو ها ولا تقم او مودريګا علا قبره علا قبره په قبر باندې قدرې دل حرام دي عند قبره د د قبر خوا کې د منافق سړي د قبر خوا کې مو درېګا چې ته هغه لپاره نبی علیہ السلام به کله سړی به مړ شو نو نبی علیہ السلام به هغه قبر خوا کې بیا ودرېدل جنازې نه پس بیا به ورته دعا وکړه بی بی دې خپل روړ له استغفار غواړي فانه الان يسال د جنا اوس پښتني کیږي نو دغه دعا دی ورکول الله دې ته مو درېګا انهم کفروا بالله یقینا دې کفر کړي په الله باندې او رسول پر رسول الله باندې و ما تو دې مړ شو په داسې حال کې وهم فاسقون چې دې بی دینو بد عملو فلا تو ولا تعجب کاموالهم واولادهم اوس چا به وی یاره دې مرچو او دا وی چې دا کافر دا منافق ډېر بدبخت دی نو ته دوره بدبخت دی الله والله دوره مال له ور کړی دی دا غي جواب کوي وخت د مال د خرچ کولو خبره او د مال د ور کولو خبره ده ولا تعجب کا او تعجب کوانه چې تعالی را اموالهم مال نه دی او اولادهم اولاد دی انما یرید الله یقینا الله تعالی اراده لري ان يعذبهم دا عذاب کول د دوی بها په دې مالونو سره په دنیا په دنیا کې وتزهق او اذب انفسهم روحنا لدوی وهم کافرون او په داسې حال کې چې دوی به کافری و اذا انزلت سوره بل صفات خاص لور پیتم صفات د منافق هغه دا دی و اذا انزلت سوره کله چې نازل کړي چې یو سوره ان پس خبره باندې نازل شي سوره کې سم مضمونی هغه دای امنو بالله فالله ایمان راوړی وجاهدوا مع رسوله او جهاد کوي د رسول الله په ملګرتیا کې نو چې کله دا صورت راشي استاذنک نو اجازت غواړي تانا د ناستی اول تولی هغه غټ غټ مالداران منهم د دې منافقانو نه اول تول تول قدرت توي سورۃ النساء کې تیر شوو ومن لم یستطع منکم تولا تول قدرت مالی توي مالی طاقت چې چا خډيري نو غټ مالدار هغه اجازه غواړي منهم د دې منافقانو نه وقالو سوي شرميږي نه دا وي زر نه پرېګ د مونږ نه کوم مع القاعدين چې مونږ د ناس ته سره مونږ هم بس د ناس ته واچو کم زوري خلک یو او پس اجازه راته وکړ رسول الله ته وي الله وي پرېګ دا بدبخت دي رضو دي خوشاله دي بي ان يكونو چې دای شي مع الخوالف سره دا ناس ته خزونه سره د پاتو شو خزونه ورستو پاتې شوی خز یو خالفین یو خوالف دي خوالف د مؤنث د خالفتون جمع ده خو شپې نو خوالف هغه رستو پاتې شوی خزه اے دا خزونک ته دې خزو کې ناس دې په دې ډېر خوشحالي کې پرېګه ده دا بل صفات شو وتوب علی قلوبهم او مهر والے شوی دې په زړونو دوی باندې فهم لا يفقهون نو دوی نه پويږي په فائدو د جهاد باندې په دې په ناس ته خوشاله ده ها یو ملګری او مهنه پښتنه وکړال تکي په کونړ کې ما ته وی یرا دا کم خلک چې جهاد نه ناشتي د دې بسهای نو ما یره ګناګار دین او ګناګار د انسان چې جهاد نه ناشته یو پیدې پرې خلا کافر منافق وته نشوي نو ما ته وی وی نه کده په دې ناس ته خوشاله کنه دا یاتی وی رضو به یکون مال خوالتی کچر تر دې اس پروان نه دی خود سور کړي خوشاله دی اړو دا پزړه کې راضی نه چې د جهاد تنن تل ځان ته ګناګار کار شي بیا بسنګ چلی ما بس مخکې په دې مزه سو وای لكن الرسول والذين آمنوا معه لكن الرسول لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دی وی کنه چې مونږ نه دوه سره کنه دا بعضی کس وی کنه وی ته په مونږه مشره وی که مونږ سره نه زنو بس دې بسنګ جهاد کی الله وجدا وو تم تسریا لكن الرسول لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كسان آمنوا چې ایمان راوړل معه په ملګرتیا د رسول الله کې جهاد یو جهاد کې بیا موالم په مالونو خپلوان فسین په ځانونو خپلو و اولایک دا کسان چې دي لهم الخيرات دای د پاره ثوابونه دي اے الخيرات دې د پاره ثوابونه دي یا لهم الخيرات دې د پاره خوري دي سورته رحمان کې براشي فیهن خيرات حسان بوجه په دې کې هغه دي خوري دي حسان خيستا دا بیا معنا ده اولایک و اولایک هم المفلحون او دا کسان پورا کامیاب دي شهر په اطراف کې مدینه کې دنه منافقانو یو دا بهر ته په دې کلو کلو کې اوسېدل باندې والا باندې باندې چانو ته مونږ وایو تاسو ته پته نشته کلی والسا غریب خلک ته وای نو خامخا په غره کې باندې نه کنه کله په میداني علاقو کې ومي نو هغه څه دي هغه ته مونږ باندې چان خلک وایو بس مونږ دغه وته وایو نو تاسو ته تاسو وایي اعراب بدو چې ورته وایي خپل اردو کې پوه شو هغه سره نو دغه دي او کې نافتلا کسان چې الله او رسول ته دروغ ویلیو سو کوئی دام دادی رسول الله ورته اجازه ورنه کو وینا مکه نه دي شامل دوی بیا ځان لکیناستل بی اجازه تکیناستل بعض وای نه دا بل ډاله دا یو ډاله خو باندې وکړي یو ډاله چې ونه غي ځان لکیناستل سيصيب الذين كفروا ذره او برسیږي کسان ته چې کافران دي بنهم د دوینا الله ورته او برسیږي دوی ته عذاب علیم عذاب دردون کې لیس علی الضعفاء اوس دی خو باندې کولی الله وی هو دا باندې بی ځای دی دا اعذار کاذبه دی دروغ دروغ عذرونه کوي راشه د اختیا او عذرونه د دې خلق دی ښا هغه دا دی لیس علی الضعفاء نشته دی په کمزور خلق باندې ولا علی المرضى او نه په مریضانو باندې خو مریض ما تاسو ته ویلو هغه مریض دی چې په مرض مدنب سره وی فقها او لیکل دي نه دا چې سړی کا سر درد دی زکام دی یره جهاد ته نشوتلې بس نو دا نه ښه ولا علی المرضى ولا علی الذين او نه پاکستان باندې لا یجدون ما ينفقون چې نمومي ما هغه مال ينفقون چې دوی خرج کیه حرجن په دې باندې حرج نشته مشکل نشته څه مطلب چې دوره مال وسره نشته چې زاد او راحله څه تو خدان سره واخلي څه سورلیدان سره واخلي جهاد ته پلاړ شي خو کدا به بیت المال نه ورته ملاوي دل نو بیا په حرج شته دی نو په هغه صورت کې بیا په د باندې حرج نشته دی خو شرط ته پکې دا دی ښا اذا نصحوا لله کله چې دوی خیر خوایي کوي الله لرا دا الله څخه خیر خوایي دا الله واحد لا شریک منی دا هغه په دین باندې ایمان راوړي خوش دار او رسوله او خیر خوایي کوي د رسول الله دا رسول دا الله سره د رسول دا الله څخه خیر خوایي دا چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي دا غ نصرت کوي دا غ مدد کوي دا غ سنت دغه کوي ما علی المحسنین من سبیل نو نشته دې پداسي خیګړه کوونکو احسان کوونکو باندې من سبیل سلاره د ګنا دی بیان لري ګناګار والله غفور الرحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی ولا علی الذین اذا ما اتوا دا پلړه لوخه دا غریبانان صحابه اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالل او د تبوک غزا خو ډیره لري و سوالې ضرورت پکې خامخا ما تاسو ته وی چې د پاسه 800 کیلومتر سفر رسول الله کړو او په دې وخت کې د رسول الله عمر 2 پېته کالو خا څوک پېته کالو 2 پېته کاله خا په دې عمر کې منګا نن ته 50 تنه وړ بس ته خود نشم کوله نو دا کته نه چې کوله رسول الله په 2 پېته کالو عمر کې تل او سفر کړو د تبوک سفر کړو او خطرناک ګرمي وخا تر دې پورې په لار به وخان لالول دا غوي د مدینه به وبره استه هغه به خپل دا دا حالت پکې راغلی نو دغه سفر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر حال په دې کې بعض صحابه را غریبانانو رسول الله صلی الله علیه رسول الله موږ له سره دا کې متاثره جهاد تلار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ایمان در خو سورلې ختمې شوې دي نشته درا سره بعض وی د سورلې نه مراد د دې پیدار او د سورلین نه غوښته خدا و چې غریبانو خپو کې سنو چې مونږ خپو کې سواچو چې تبوک ته پلاړ شو نو آغا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره خو نشته دی نو دوی واپس شو او جړل حدیث صحابه او وی چې یا الله مونږ سره دومره ته نشته چې ستا په لار کې خرج کو نو هغه واقعي طرف ته اشاره ده الله یې هغه ګناګار نه دي ولا علی الذین او نشته دې ګنا پاکستان باندې اذا ما اتو کا چکل رال تا تا نو قل تتا ول تحملهم دې په اړه ته سوار کې دې په کما سوار لې باندې قل ورت قل تا نو تا ورته ویلا اجدو زخو نمومم ما هغه سوار لی احملکم علی چې تاسو سوار کم پاغي باندې نو تولوا دوی واپس شو واعینهم او سترګې دوی چې وی تفیضو بهیدل من الدمع د اوخنا حزنا د وجه د غم نه ډیر زیات غم پیدا وګورا د جهاد نه پاتې کیدو باندې د تعرض نه پاتې کیدو باندې مجاهدین کله جاری کنه دا د ایمان علامه ښا الله یجدو ما ينفقون پسې جړل چې دوی نمونتل ما هغه مال ينفقون چې خرج کی پلار د الله کی وی الله مون سره تنشته نو دوی نه پويږي اے دو پیری ته وی څوک چې د جهاد نه ناس دی او په دې ناس ته خوشاله دی نیو پیری وی وتب علی قلوبهم پګړې مور والے شوی دی فهم لا يفقهون ندی فقاهت نه لري الکه هغه عالم لبا الله فقاهت ور نکی چې د جهاد نه هم کینی او هم ته خوشاله پوه شو کنه او بل پیری وی وتبع الله ولا قلوبهم فهم لا يعلمون علم نه لري علم الله تعالی ته نه بیا سکی هغه ته نه بیا اخلي ښا وګوره څنګه دغه بغټ غټ علما چې کوم دی هغه بتل جهاد ته ابن مبارک زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی او د امام بخاری استاد دی ښا دغه وای حبان ابن موسی یو عالم دی ابن عساکر خپل تاریخ کې راوړي دي هغه وای مونږه به سره په سفر د شام کې جهاد تکلو کو نه عند ابن المبارک مرابطین الى الشام شام طرف تروانو وای فلما نظر الى ما فيه القوم من التعبد والغزو والسرايا په علم د خلیتون او بریتون کې خلیتون او بریتون دا په کتاب الطلاق کې راځي د کنایات الطلاق دی ته وایي مونږ وایي ټول ورځ بس دا انت خلیتون او انت بریتون په دې الفاظو کې موږ وخت تیر کو وترکنا ها هنا ابواب الجنه مفتوحه او مونږ دلته دروازې د جنت کولا او پرې خوي جنت پسې ګرځېدو دا نه پاتې وي دا څه چې کوم دنو هغه به د جهاد سره مینه کولا انن مونږ دا په طریقه باندې ځان ته پناه کو یا تذرون الیکم اتم شپیتم صفت د منافقان وګورئ ښا یعتذرون باندې کوي الیکم تاسو ته اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شئ الیهم دویتا یو خدتون مخ کې باندې یو چې واپس راشي یاره جنو بس دې ورنه کېدونو او بس کا بس معافي کوا او بس مشکل کور کې ډیر او هغه د وجنه پاتې شو دا دروغجن زامن دا باندې ګر الله وی قل ورته وای لا تعتذروا باندې مکوي مونږ لن نؤمن لكم هرگز مونږه اعتماد نکو په خبر استاسو قد نبأنا الله یقینا خبر را کړ دې الله تعالی مونږه ته من اخبارکم د خبرونو استاسو نه استاسو رازونه مونږ ته الله فلا رویلی دي پوش قران پکې راغله د داسې باب در باندې قائم کړ دې پته راته ولګي وسير الله عملکم او ذرت ویني الله تعالی عمل استاسو ورسوله ځکه تاسو وای زمونږ توبه د الله واستاسو عمل ته ګوري او رسول الله بس تاسو عمل ته ګوري ها صحیح شو چې دا به ګوري چې تاسو څه کوي ثم تردون بیا به تاسو واپس کشي الی عالم الغیب هغه ذات ته چې په پوهه دې په پټو باندې او شهادت او په کارو باندې په نبئکم خبر بدر کی تاسو ته بما پاغه عمل نو کنتم چې وای تاسو ته عملون کوون کی دا عمل سيحلفون بالله قسمون خرج ذره قسمون بقرذی فالله باندې دی به بیا څه کوي چې تو توا چې ما باندې مکه وای نو دی په قسمونو شروع کی یرجو الله بالله ثم استلا قسم په خدای ضرورت نو کنه د دې وجنه پاتې شم الله وی سيحلفون بالله زرد چې دوی به قسمونه خوري په الله باندې لکم تاسو ته اذا قلبتم الیهم کله چې واپس شي تاسو دوی ته لتعرضوا عنهم دې لپاره چې تاسو مخ واړوي د دوی نه اے دې وای چې ما تاسو نه وای سزا را ترانه کی صرف د دې لپاره دا قسمونه خوري نور د خدای درضا سره اس کار نشته دی نو الله وای فاعرضوا عنهم تاسو ته مخ واړوي اے دې وای چې موږ نه مخ واړی دوی خو چې سزا را نه کی فاعرضوا عنهم تاسو ته مخ واړوي پس سره بت تسخطه په غصه سره ورکشا پوچوي انهم رجسن الله ويقينا دا منافقان چې دي رجسن دا پليت دي مشرکان مبارک وي چې الله دغه نجسن هغه پليت دي اذن ته وي رجسن نجس هغه څه چې هغه کارا او ظاهر باطن ټول پليت دي او دغه دي ته وي رجس چې ظاهر کې هوتوا چې زبردست شی دی هغه دنه نه پليت دي نو هغه ته دی رجس دی و ما واهم جهنم او ظاهر دی جهنم دی جزاء ام بما كانوا يكسبون د بدل ورکول دي دا بدل د هغه کارونو چې کانو يكسبون چې وځي کون کې داغي دای پسې او یا صفات تر دې پورې ذکر شو يحلفون لكم بل مر دې وګوره قسمونه خوري دوی تاسو ته لتر دوانو دې پار کې تاسو خوشاله شي دې دوی نه در الله نه خوشاله خو تا خوشاله او تام د دې لپاره خوشاله نور تقوا نه باندې والا باندې چان چې دي ها اشد کفرن سخت دي په کفر کې و نفاق او سخت دي په نفاق کې و اجدر او دوی لایق دي دي الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله چې پوهه نشي په حدود ما په حدود ما انزل الله على رسوله د په حدود د هغه چې الله او رسول الله الله نازل کړي په خپل رسول باندې نو دوی وای الله يعلم الفرائض والشرائع چې په فرائض شریعتونو دوی نه پوهیږي د باندو خلک چې نه لری لری اوسېږي نو هغه د علم او د دین نه به خبره نو چې د دین نه به خبره نو پاره کې کفر او نفاق سم نه نه وتی نو الله وی دغه دی والله علیم حکیم الله تعالی په یو حکمت نو والا دی نو دا تر دې پوری دایشو دعا او یا قباحتونه او خباحتونه ذکر شو اوس ومن الاعراب بعض دې باندو والا نه من اغدی یتخذو چې غنی اے نسی نه یتخذو چې غنی ها ما اغا ينفقو چې دې خرچه کوي په لار د الله کې سوي دا سګني مغرمن تاوان مړو یې تاوان دې وموک بس دا پرې دا خو سې دا قسمه کې سې کوي ښا دا دریم او یایم مرض دی ويتربص بكم الدوائر بل مرض یو ګورا او دی انتظار کوي پتا سو باندې الدوائر د افتونو د زماني چې په دې مسلمانانو چرته فترا شي او تباشي د دې انتظار کی الله وی علیهم دائره السو په دوی باندې دی وی آفت د زمانه بد والله سميع عليم الله تعالی اوریدونکو او پوهه دی ومن الاعراب اوس ټول باندې والا داسې خراب خلق دي الله وی نه دي کې خلقو دغه خلقو مشترکه داسې خلقو پکې دی وګوره ومن الاعراب بعض د باندې والا نه مناغلی یؤمن بالله چې په الله ایمان راوړي ول یوم الاخر په ورځ رستنه باندې ويتخذو او غنی ما اغمال ينفقو چې د خرچ کوي قربات عند الله سبب قربات سبب د پاره د نږدې کېدو الله تعالی تا وصلوات الرسول او غنی سبب د دعاګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله په دعا او کې دومره خوشحالي کې پلي باندې الا خبر شي الله وی انها قربت لهم یقینا دغه خرچ چې د کړی دا قربتون دا سبب د نږدې والي دی لهم دوی د پاره سيدخلهم الله درت لا قربت الله تعالی دوی لره فی رحمتی په خپل خاص رحمت کې ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی نو سخم پکشته ده کان ساتي کې لیکلی یو مولا او مکه شو په علاقه کې با عربو کې او دا شان ته کلی کلیواله سیمه کې وبانډه کې نو چې مخکې شوی د نو آیاتونه په موږ کې دا شروع کړی دي الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الله يعلمو پوه شو چې دا یاتونه شروع کړی شاته یو باندې چې سره غټ لوړې راغته روغ دې ملاله ولا اخلاص کړل پوه شو تر اخلاص کړل مولوی صاحب خو کلک وبزان کلک کړل موږ کې روان شوی دی پس مخ کیږي چې دې آیات لرار ته دی و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر بعد خو کې په الله ایمان راوړي په آخرت ایمان راوړي خسرې کنا یو لوړ سره سم شوی پوښوي نو دا څه دی دا بهر حال تر دې پوری دا 99 نمبر یاد پوری دا د دې اغړومبه باب د لومبه د دوی میسي تاسو به پوښوي کنه په دې باب کې څو بس خالص هم د منافقانو اپریشن هم وکړه کنه خو الله دې رحم وکي ځان ته پکې سړی وګوري ګوره دا نه ته بل تر پکې ګوري چې خامہ خای گاونډي را مخه کړي خو شوي ځان ته پکې وګوري کنه په دې شیشه کې چې اوس خدای پاک په کم طرف کې بغور دي دی نو دا د منافقانو صفاتونه وو ټول چې راځم کله د کومه چې شمار کړو سالور او یا کله به استادانو واو یا وی کله بچا شپګاو یا وی پوښ به خو به هر حال چې لکه په دقیق حساب وکي نو تقریبا دغه واو یا سور جوړیږي صد پاسه صحیح شو دا د منافقانو صفات په قران کې سورته توبه کې خصوصا خطرناک د جهاد په وخت کې او ټول دا د جهاد اپریشن ښا جهاد سره راکار شي چې منافق د تبلیغ د سره راکار شي چې ها نه دا خو نو دغه سری دا پر راکار کیږي